دی غر لما سوره برکت ورکو چې موسی عليه السلام لړ الله ور سره خبرې وکړي نو دی غر لما برکت ورک کنه کوی تور لچا برکت ورکړي دي الله ولي برکت ورکړي دي الله موسی عليه السلام سره کوی تور باندې خبرې کړې وي نو برکت ولا ورک نو اومنه مشرکان مکه عرب چې برکت د هنده الله تعالی ده برکت د هنده الله تعالی ده نو دې مخ کې سورۃ سره ربط سورۃ تحریمه تر داله چې وګوره د فرعون خذ لما کم برکت ورکو اسیلا او وګوره مریم لما کوم برکت ورکړ برکت اچون کې څوک دی برکت ورکون کې څوک دی الله دې نو ذکر ورته وای درې مدعاګانې ذکر کړې په درې الفاظ مختلفه سره مقصد یو دی الحمدلله بیا وی سبحان الله نو بیا وی تبارک الله دی با الله تعالی برکت د الله نه منو په زمون د خدایان برکت ورکي هغه ستاسو خدایان د برکت ورکي هغه څه کې برکت اچول شي عمر کې کې انسان کې کا اسمان کې کزمګه کې برکت څه کې چول شي تاسو وای نو الله ورته دلته بیا هغه مسله بیا دوباره چې تاسو ومنئ چې الله برکت ورکړي وګوره ته فرعون خدای له برکت ورکو وګوره مریم له برکت ورکو وګوره د نوح علی السلام خدای و برکت ول ورنکو وګوره د لو د د لوط علی السلام خدا و برکت ول ور نک دا برکت سره لګوي ښا چې برکت تبارک دا تبارک باب لازمی دی ښا برکتی دی برکتی دی رستا كثير الخير كثير النفع تفاسیر دا معنا کوي او تبه دا ټیک ده بالکل لا په سر چشم منو لیکن شاولی الله سی وای نه دا باب لازمی دی تبه په معنا د متعدی ګرځي تبارک باب لازمی دی ښا او تبه په متعدی ګرځي تبارک برکت د هند د الله تعالی برکت هر سیز کی برکت الله چي اسمان له برکت ورکړي زمکه له برکت ورکړي انسان له برکت ورکړي دي وګوره خدي دو فرعون له برکت ورکو وګوره مریم له برکت ورکو تبارک الله اسمان زمکه برکت ته وګوره دا تبارک الله مدعا ده تبارک الله دا جمله مدعا ده او په دې باندې دولس دلایل وای طالبانو او تبارک الله باندې دولس دلایل وای د اخر د سورته پورې ښا دا دولس دلایل په وای تخفیف بشارت ورکي تخفیف بشارت ورکي نو مطلب یې څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله برکت ورکړي دي قران له الله برکت ورکړي دي ولې تاسو نه منئ مطلب دې دا تر وته چې الله رسول پاک له برکت ورکړي دي قران له برکت ورکړي دي تاسو ولې له الله برکت نه منئ تاسو خدایان برکت ورکول شي تاسو خدایان چاته خیر رسول شي یا برکت ورکول شي دنیا کې یا آخرت کې نو رد کوي په عقیده د مشرکانو يهودو نصاراو تمامي دنیا باندې رد کوي په تبارک الله ومني برکت د الله تعالی چې الله برکت ورکوونکی دی او مؤمن له برکت ورکې ایمان ورکو کافر نه برکت واغز خر پرې خودو خر نه اعلان وکړو دا برکت چا ورک الله نو تبارک الله برکت ده هند ده الله تعالی ذی برکت ده برکت ده هند ده اسمان مکا وګورا بسم الله الذي بارك في ملكه الرحمن ببركته في السماوات والارض الرحيم فی الاخرت علی المؤمنین خاصتا خاص برکت ورکړی دی بسم الله الذي جعل البرکت فی التفاوت بیا تفاوت سره برکت ورکړي ښا چاله ډیر چاله لګ الرحمن باجل البرکت رحمان دې وجه دې برکت منلو نه تا د برکت مسله ومه الرحمن بموت البرکت رحیم دې په مرګ د برکت چاله مرګ کې برکت واچي چاله ژوند کې برکت چاله دواړو کې برکت واچي چاله دنیا کې برکت ورکي چاله آخرت کې برکت ورکي چاله دواړو کې برکت ورکي برکت دې هند الله دې دلیل پسې دې الذي اول دلیل خا موصول سره سیرین په معرض د دلیل کې الذي لقد الله غذات بيد الملك تو قدرت د دکې د بادشاہي بادشاہي دا په لاس کې دا اختیار تصرف دا غله نو برکت هغه ور کوي کنه تصرف دا غله هو على كل شيء قدير دا دویم دلیل له دا الله تعالی پارشبان قادر دی الذي دا دریم دلیل له الذي اغذات خلق الموت چې پیدا کړی د مرګ برکت په مرګ کې برکت په مرګ کې په خدای کې شهید شي شهادت ته اشاره ده په خنیت کې په علم کې برکت تعالی شي خلق الموت د ګډ برک په شکل لخوا حدیث شریف کې راځي دا مرګ په قیامت پر ورځ باندې راولي اعراف باندې به الال کی د ګډ برک په شکل دا مرګ حیات برکت په حیات کې او حیات په شکل د اس دی په شکل د اس دی ښا اس په ټولو زناورو کې خو او تکړه زناور دی ښا نو د دې وجنه برکت درکې اصل برکت ور کړې مرګ له برکت ور کړې دا مرګ او ژوند پیدا کې جوړه ده څوک ژوند دی کوي څوک مړی دا صد پارا برکت ور کوي ليبلو دا جوړه پیدا کړه ليبلوکم ايکم احسن عملا پاره چې ازمیه خو کې پتا ته باندې کم یو ساز نه خسته د جد عملنا اخلاص چا کې ډیر دی الله عمل ته ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم واعمالكم الله خو دې ته ګوري الله خو چې شکر دا تور دې سپین دې دې ته نه ګوري ښا دې مالدار دې دې اجر دې دې ته نه ګوري سلورم دلیل دا دې هو العزیز الغفور دا الله عزیز دې غالب دې ضرور دې الغفور بخون کې دې عزیز دې په کافرانو غفور دې مؤمنانو له پنځم دلیل الذي اغذات ته خلق سبع سماوات انطباقا پیدا کړی دی او اسمانونه طبقه طبقه طبقه طبقه جدا دي دا جدا جدا دي یو اسمان نه بل اسمان پورې 500 کال لار ده او دوی وای دا د پیاز پشان د پیاز دي ما ترى في خلق السماء ما ترى نوینت په پیدایش د اسمانونو کې من تفاوت خکګواله عوج اسمان ته وګوره في خلق الرحمن نوینت په پیدایش د رحمان کې من تفاوت سکوګواله اعوجاج کګواله اسمان ته وګوره فرجع البصر وګوره وسترګي اسمان ته ګوره ګوره ګوره هل ترى من فطور ای ویني په اسمان کې څه شقوق خلل خلل شقوق په کې ته ویني نقصان دا ته اسمان نه سړی ګوري ګوري هریان شي عجيبه او بربر رسول پاک قتل اتفکر به کو ان فی خلق السماوات والارض آیات به بیا ورته وای ثم رجع البصر بیا وګرځه وسترګې کرتين مرتين دوباره دوباره وګرځو ينقلب واپس بجی تا تا الیکا تا ينقلب واپس بجی الیکا تا تا البصر لا سترګستا خاص ان ذلیل بی ستړي بشي ذلیل بی ستړي بشي هو حسیر ادا بستما مند شوی ستومانا او په اسمان کې به نقصان ویني اسمان کې نقصان نشته دی اعوجاج پکې نشته دی وګور اسمان ته دا د الله تعالی عظمت تا برابر کنا اسمان دا ته اسمان ته پیدا کی دا ته اسمان ته پیدا کی شپغم دلیل ولقد زینا سما الدنيا الله وای ما خسته کړی اسمان د دنیا بمصابيح حق الصور سرا دا مصابيح ستوري په ته وای دی وی دی دومره خوان کوي د شپې چې ورته ګوره تفکر کې عجیب خوان کوي کنه د مسوابي حق دی دی و سره دا ستوري ته وای دی وی دی بلی غټي نارای لری نږدې وجعلناها غرذولي به دا ستوري رجوما للشياطين رجوما سروټ کې تفسیر کبیر یو معنا کړی دا رجما بالغیب ظنا بالغیب التن راغت رجما بالغیب ظنا بالغیب ګمان په غیب باندې کوي کافران ګمانونه کوي په غیب باندې خیالي پولا او پخی من به داسې جنت ته ځو زمون به داسې خهالي من به داسې خکارونه کوو رجما بالغیب دا ستوري رجم دی ځوند دی رجم په معنا د ځوند کا ځوندن بالغیب ګمان دی په غیب باندې دا د رجومیانو دغه دی دا ستوري دا دې ستوري باندې دا کار کیږي دا ستوري د دې دی موار دی دې ستوري کې دا چللې دا د جومیانو نه تاسو دی ستوري دی وي گردش کې دی غول خوري گردش کې دی دا خدا الله اختیار دی ستورو کې دا کار نشته دی رسول پاک وی درې فائدو نه سیوا چې څوک وی عمر برباد دی ته برباد دی رجوع مل شیاطوی وشتون کې د پاره شیطانانو شیطان برخی دی ولي الظنون لشیاطین الانس والجن ګمانه د پاره شیطانانو انزیو اجنیو لکه قران شریف کې راځي ظنن بال دی ګمان کوي په غیب سره ځوان ګمان دی البته ګمان معنا هغه معنا دلته وکنه ظنن بالغیب ګمان کوي په غیب باندې رجمن ظنن لشی رجومن ظنون دی ګمانونه دي شیاطین د پر اعتدنا ما تیار کړی دي د پاره د شیطانانو اذا القوا فيها فاوا يغرذول شي دي فيها پدې جهنم کې سمعوا لها اوري بدې جهنم لر شيخا اواز صوتا منکرا یو چغا واز غرار بکې پکې ګرځي تیز من خبر نشو اورې دین چې جهنم کوم غرار کوي وا وا هغه چې کوم غرار کوي شيخا صوتا منکرا الم یاتکم نذیر ان اور اغلتا ته نذیر يرون کې پیغمبر نور اغلتا ته کتاب نور اغلتا ته نذیر ګیره د سپینه شی وکنا ته کو بډا شنو بس ته کنه نور څه کې او ګیرم سپینه و علي دله بعد سپینه ګيري فكذبنا من وتكذيب وکړو وقلنا من بوي کافران بوي ما نزل الله من شيء نه نازل کړي الله تعالی یو شی نه نازل کړي الله تعالی یو شی دا ته ځان نه وای دا ته ځان نه وای نو ملائکی بورته وای ان انتم یقول لهم ملائکه ان انتم الا فی ضلال کبیر نو تاسو مگر په گمراهی لوی کې لوی گمراه وای چې تاسو پیغمبر نه منو قران نه منو توحید نه منو لوی کافر دی اسمان مګی تا نه کتل وقالو وبو دا کافران به اقرار کی طالبانو دې دا ته وګوري وقالو بو دا کافران لو كنا نسمع کجری مونږه قبلول او ریده مونږه قبلول قبول ته مراد ده كنا نسمع مونږه اوریده معنی خدا ده کنه خنا سمع الله لمن حمده سمع سمعنا کې سمع الله قبلوي الله تعالی لمن د پاره هغه چې حمده چې حمد وای د الله تعالی دا غلي قبلي من به غایبانو د دوزخ غنو نو کافرانو کې دا عقل نشته دی چې قران تکینی وی منی دای کی عمل پیو کی دا دا عقل نشته د دنیا لپاره ګرځي نو د دنیا لپاره وای کافر درکار دنیا کافر درکار عقبا جبریا انبیاء درکار دنیا جبریا مجبورن لګیا دي دای به نه عقل شری نه ما اوس یو مسلمان دی کاغه د بل خبره منلې د عالم خبره منلې د قران خبره منلې دې بداسه او د ژوند بداسه یا د کې خپل عقل وې یره دا قومونه هلاک شوی دي دینه عبرت غسل غواړي دا بشارت ورکی مؤمنانو ته مؤمنان په کې خدي وي دا د کافرو حال شکنه تخفیف شو ان الذين يخشون ربهم اغتفا جيريږي در خپلنا بالغيب په غیب باندې په غیب باندې نه الله لیدل دي نه جنت نه دوزخ نه پیغمبر نه ملائکه نه میزان اې دې دې لیدلې امین دې تمره شتا پوس مکو ذکر کوي عبادت کوي موس کوي الله یادای دا الله دې یری نه لګیا دې جاړي الله تا دا هغه سان چې یریږي دربنا یخشون ربهم بل غیب په غیب باندې لو مغفرت دی لره مغفرت ته الله ورته مغفرت کوي ښا دی لره مغفرت ته واجر کریم اجر کبیر اجر لوی دی ولا لوی اجر ولا ور کوي الله تعالی دا غلوی اجر بیان به مخ کې راځي دلته ثمره دومره بشارت ورکړه الله ثمره د ما قبل وای ښا برکت هغه ور کوي فار سبحان عالم دی ذکر واسروا قولکم پټ کوي تاسو قول خبر خپل او اسروا قولکم پټ کوي تاسو قول خپل او او جارو بیا جار کوي په قول باندې انه ذا الله تعالی علت دا الله تعالی علیم نه په اسرار د سینو باندې الله تعالی د زړه په اسرار پوهه دی انو نور خبرې سدي پدې د الله الله تجار اخفاء علم د الله کې یو شان طریقه جار اخفاء علم د الله کې یو شان دی الله تدوار معلوم دي کته پټ وای کړه وای کړه کې وای که حسد ساتي که بغض ساتي که تکبر دې که کینه ده ارته جفاته قران تکبر لرکې کینه لرکې بغض لرکې انانیت لرکې تواضع اجزی پیدا کوي انسان ها چې په ټیټه معمولی شی ته ولې تکبر تا سره خای الکبریا والردائی تکبر الله سره خای اسروا قولكم او او جروا بالنوال يوم ذات الا خبردار يعلم في جن الله من خلق هغه چې پیدا کړی دي الا خبردار يعلم في جن الله تعالی من اغد خلق چې الله پیدا کړ الله خپل مخلوق نه پیژني پیدا کوي او پیژني نه تمام مخلوق تمام مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی الله په عالم دی دا ذوی العقول خو مونږ ته معلوم دي درې فرقې نور مخلوق دي رونو ولا يعلم جنود ربك الا هو لخر د رب مخلوق د رب نشي پیژندې ښا دومره مخلوق دي زر مخلوق خدا دي شپږ سوه د دریاب دی حدیث کې راځي څلور سوه د وجې دي دا خو معلوم دي نور مخلوق دي هغه انسان لیدلی دومره مخلوق دي د دې ټول صورت د دې ټول صورت برکت په دوه ټکو کې دی تبارک الله وهو اللطیف الخبیر دې لطیف دې باریک بین خبردار دی ذره ذره تیزونه ویني باریک بین خبردار دی د صورت ټول هغه دغه په لطیف کې راپر لطیف باریک بین خبردار دی تا باندې خبردار دی تعالی سوره برکت درکې دکې به سوره برکت اچو د علم کې به سوره برکت اچو دنه به سوره کار اخلم دکې سوره تواضع ده اخلاص ده دکې للهیت سوره ده یره سوره ده دی باندې الله عالم دی هر یو کس باندې الله عالم دا غي په مقدار دې نه کار اخلي ښا دا غي په مقدار دې نه کار اخلي ولي هو اللطيف دا الله تعالی لطيف بارک بین ذره ذره تی دیني نو ستا په اخلاص الله عالم دی ستا په زړه الله عالم دی ستا په اراده الله عالم دی ستا په نیت الله عالم دی ټول پټ سیدونه دي نو په طبق داغه انسان ته هغه شی ورزي داغه په طبق باندې ورزي ښا ځکه الله تعالی بارک بین خبردار دی نو برکت هغه عمر ور کوي ورته کنه اوس یو شی دی هغه مثلا یو سیر دی اته ول یو من برکت ورکنه بس کوي ځای کوي به کنه نو ضایع کینا الله د تیر په مقدار باندې یو شی ور کوي د من په حساب ول نه ور کوي محل پیجنی الله محل پیجنی چې دې به اصلاح کوي نو هغه عمر کار ول ور کوي رونو دا پیدا کیږي په اخلاص سره دا پیدا کیږي په للهیت سره دا پیدا کیږي انسان کې په تواضع سره انکساره سره عجب در کې ني تکبر ني انانیت ني انکساری اخلاصي تاکي با الله تعالی برکت واکي برکت پدې دی واکي الله تعالی لطیف دی باریک بین خبردار دا څه دي نه چې انسان نشي لیدي خوربین دوربین نشي لیدي ښا لې خوربینونه دوربینونه دی وګوري کله انسان ته دی ولګي مرض به معلوم کې جدا مرض دی لیکن دا نشي معلوموله چې دې انسان کې څومره اخلاص دی څومره حسد دی څومره بغض دی څومره تکبر دی څومره انانیت دی ثم للهیت دا خو نشي معلوموله خدای دې دې علي پتان درو لګي مرض نشي معلوموله نو دا به معلوم خوش بي خو بي تړل په تستونو باندې وباتي مې ویل ویا سامیا دي ته بل خدای خلا زې دارو هلګای باندې خو کیمانه ته پويږي برګونی ته نزاته پوي دې کونډه کې یو کیم څه وخدای دی وخی اوس مړ شوی دی یره تاسو ماهر په دې رات کې تا دا قول دي پرون دي دا قول دي خان دا بلا بشي مشر سره و وجه خدای امین امانیه امینیه فارغ و حکیمان ملا دا وزاد ناس دي ترکانی په سر کو نه نه پويږي سلورم دلیل هغه بکای چې زمکه ته الله ویلې دي زمکه امانت سره کار زرغوندا دا به زرغونه کوي فصل بکای هر څه به کار دا دې چې کرا لکه تماکو ګره تماکو خره نه خوري هغه هم زرغونه دوره بیکاره شه او زرغونه دا تابعدار ده فمشو زي في مناكبها فلارو د دې زمکه کې مناکبها بسبيلها پلارو د دې زمکه کې زئی وګورئ زمکه نه عبرت واخلئ ښا دې زمکه نه عبرت څه واخلئ بعض زمکه به هغه بهترین فصل ورکړي بعض زمکه به هغه خوري مجاهد هغه درب نظر غوني نو دې زمکه نه عبرت واخلئ چې دې مکه له الله برکت ورکړي دی ویلې نه دی ورکړي دا خور کړی دا او هغه بهترینه کړی دا یو انسان دی اغلا برکت ورکی بل انسان دی اغلا نه دی ورکړي برکت په مناکب کې وګوره په مناکب یا پاتراف د زمکه کې وګوره وکلو خوري د دې زمکه د رزق دې رزق الله نه د زمکه نه الله رزق پیدا کوي نو زمکه د الله دا رزق الله پیدا کوي زمکه ته ویلي زرغونه کو نو د الله نه مني غیر الله مني ومن کله تبارک الله هو اللطیف دی لطیف دی خبیر دی تبارک الله برکت ته د الله دې زمکه برکت ته ورورو تمام مخلوق سلور سوا د دې وچنه د دې زمکه نه خوري د دې مکه نه خوري ښا عجیب عجیب شان سره ته دې زمکه برکات ته وګوره ویلیه النشور الله وای ما ته دې ګرځیدل خرا خرا کلو می رزقی دانا یک پیر تاریکی او سړی تیر شوی دی هغه به چر خو یو مارغو چې چاونی او د هغه چر خو یو مارغه دی چې چاونی او د هغه دی دا به تیر پیری تاریکی وي هغه د بعضو په خلکو ډیر لوی سړی دی هغه نور خرافات داسې دي چې د پوسې مکو کا قدر ته و مریان بشي خوش نور خرافات ویلي دي اباز خلک وی پیری تاریکی داو پیری تاریکی داو ته دا خرافات نه وایي او نور خبرې کې سړي خرافات ګورا چې ډډه څنګه ده په خلی غاری او سړی رسول پاک وی رسو به خلق راوځي اخیره زمانہ کې کلامهم من الشکر خبر ویړي خوږی د شکرونه وقلوبهم قلوب الذیاب زړونه به شرمخانی شرمخ به بنده و ماتي سړی به ماتي اخوږي خوږي خبره وکړي دا د شرمخانو زمانه ده خبرې خوږي دي سړی ماتي تریخ سړی نه یاد ساتي تریخ سړی کې خوږوالی و الیه النشور الله وای ماته دي ګرځیدل ګوره چې حلال خو که حرام حرام او حلال ګوره حلال حلال دی په د حرام نه پرهیز کا مدام حلال حلال دی د حرام نه پرهیز کا مدام لکه د او غوندې په دواړو جام شپن اونکي اذن جار سره کاږي الیه النشور جواب دې ما ته دا ګرځیدل زبانه تاسو کوم زبانه تاسو کوم تخفیف دنیوی امنتم اے په امن وشي تاسو من عذاب من د عذاب دا غجان فی السماء چې په اسمان کې یعنی عرش نه فرش پوري تصرف دا غلي دا زمکه په دې باندې خو دي تمور تتحرك بكم فاذا يتمور انو دا خو دي په دې باندې ا دې په کې غرقيږي په کته دي رسول پاک وای د قارون چې څومره قدو قارون دومره دې هر رس پزماګه کې کته دي هر رس دې پزماګه کې کته دي ښا روان نه کته او ته نه ویلا نو وته شي در قیامت پورې به رواني اسمره مو دی وشو نو کدا زمګه ګول وین هم چرته وته وکنه ګول نه دا فقط ذا ابن عباس دی وای کدا تحت سرانه کته تاسو د خبره کوم نو تاسو به کافر شئ د تحت سرانه کته کدا تاسو ته نور بوام نو کافر به شي نو نور بیان کوي بس ما تحت ثرا پورې خبره شوې ده کته غ علم د الله ته مفوض ده او که بعضو له لکه ابن عباس حبر الامه ترجمان القران هغه وایي کدا دا ته تحت سرانه کته خبر کوم تاسو به کافر شئ ابن عباس ته دا یو ځل ویل دا ټول سمندر دریاب د دې لاندې اور دی حدیث کې راځي درې تنه به سفر یا به حج لذي حج لذي سفر کې پوبو کې یا جهاد لدی نو سفر کا وپو وو کې وو جزنو کې مخ کتل او اوس ویرال یا یو خاص کار دی هغه لدی نور تاسو سفر په وو کې مکوئ د دې پته نه لګي کته ور دی د دریاب د لاندې دا ټول دریاب په ور دی ځکه د دنیا کې وخت تیریږي کدا نه خو مخلوق په کې نو بیا الله ولدا تنظیم کړي هله دې کته ورشي لغون ته کته دې ته څه پته سړی امنتم اف امن وشي من فی السماء عذاب من مرغې دی یو ملک نه بل ملک ته دی پاسپورت نشته ویزه نشته اف دی په بار رواني او لاس خدای صرف داسې داسې کوي داسې داسې کوي وزر سپړي فوق قوم پورته دین صفات کلاوون کی ويقبضن لقبضه کون کی داسې صافات کلاون کی او یقبضن قبضه کون کی دا دی کوي ما یمسکهن نساتی نساتی دی لرد پریوتونا الا الرحمن الله ساتی په هوا کې ګرځي دا وګور دا ټول مرغې وګور غټي مرغې او چې غټي مرغې وړي مرغې دا وګور په هوا کې ګرځي دي یو ملک نه بل ملک ته وجند لكم چې لخر شي تاسو لره ينصركم مدد در کی تاسو ته من دون الرحمن ما سوا الرحمن بل سو شي تاسو له امداد در کی خلاص کی ته الله نه ان الكافرون ندي کافران ان الكافرون ندي کافران الا في غرور مگر په تباہی کې دي في غرور غرور کې دي یعنی تباہی کې دي تباہ دي باطل د دنیا امن هذا سوق دې دا الذي اغا يرزقكم جرزق در کتاب ته بنا السماء الى اسمان بالمطر والارض بالنبات ان امسك رزقه كبن کې الله تعالی رزق او باران سبب د رزق ته کنه یاد مکه ته وای مزر غونو اسمان ته وای مو وريګا دا مسله په بده لګي ښا دا مسله په بده لګي د قیامت په دهری بده لګي په مشرک بده لګي په کافر بده لګي چې بده په ولګي دا نو دې په ځان ویریږي چې ما کې نقصان افمن يمشي اوس الله بل د مسلمان د کافر مثال وایي افمن يمشي اعثو چې روان مکبن الټا الټا رواني سرنګون علا وجي په مخ خپل باندې د دې په لدی په لنه ګوري خو بس روان روان دي دې روان دي اهدا دې په هدایت دا په مخ چې روان دي سرنګون نه دې په لګوري نه دې په لګوري نه دې په هدایت ولې مخې کندر روانه ده دریاب را روان دي زنګل را روان دي سبا کې تو هلاک پشي پکې تو کافر د قشان هلاک دی ښا دې په مخ روان دي دې په دې په نه ګوري افمن يمشي مکبن اغه سوچ رواني الټا علا وجهه په مخ خپل باندې اهدا دې په هدایت دې نو جواب دا دې الله نه دې اما يمشي سويا اعذو جبر رواني سويا برابر على صراط مستقيم برابر روان په لار برابر باندې په لار مستقيم ني روان مؤمن په صراط مستقیم روان دی مؤمن ته وګوره دې دې په دې په نه دی دې په صراط مستقیم روان دی صراط مستقیم توحید دی صراط مستقیم رسول پاک دی صراط مستقیم قران دی صراط مستقیم اصحاب دی صراط مستقیم اهل سنت والجماعت دا معنی کې قل ورتوای او نهم دلیل وتبارك الله قل ورته وایا هو الذي دا الله غذات ته انشاکم چې پیدا کوي تاسو تاسو پیدا کوي تعالی څنګه برکت درکته وګوره اول پس نه کوی دی بیا لوی کړی وجعل لكم السماء غرضه تاسو غوږ والابصار استرګي والافئده عقل ازړو ما پکې نه زائد کې بیا به وای تشکرون قلیلا ما تاسو شکر وباسي لګوډي غوندې تشکرون قلیلا ما تاسو شکر وباسي لګوډي غوندې دا غوندې د دې ما معنا شوخه تخویب قل ورته وایا قل هو الذي دا الله تخير دي قل ورتوا هو الذي دا الله غذات ذراكم چې پیدا کړی تاسو په پیدا کړی تاسو په ارض پزما کې مکی کې پیدا کړی اجز مکی نه پیدا کړی ویلې تحشرون بیا دی الله تعالی تګردی دلی تاسو حشر بکیږي الله تعالی جمع کیږي با زیبا الله تعالی شکایت نو دا کافران وای چې کله به جمع کیږو قیامت کله ده نمنو ويقولون ويل متى هذا الوعد کله وی دا وعده د جمع کیدو تحشرون دا وعده بکلی ان کنتم صادقین کی تا صادقان مسلمانانو ته رسول پاک ته مؤمنانو ته داسې وای قل جواب نور دا الله ته علم دی چې کله به جمع کیږي الله ته یعنی قیامت کله دی د قیامت د علم الله ته پته ده علامات د قیامت رسول پاک ویلي دی هغه کارش نو علم خو پټ دی او دویم دا تبارک الله هغه ذات دی غری کې به جهنم د پاره د غاوینو سرکشان نسیئت وجوه الذین فلما راوا ور کړي چې ویني دی دا عذاب ظلفتن قریب نږدې سیئت وجوه الذین تور بشي مخونه د کافرانو سیئت وجوه تور بشي مخونه دا کسان کفرو چې کافران دي د یو سپین سپین دی بیا به تک تور شي وقیل او ویل شي هاذا الذی داغه عذاب دې هغه دوزخ دې کنتم بی تدعون چې تاسو په دې باندې بلنه کولا عذاب راولا قیامت راولا دا قیامت ته ها وښوی دا قیامت ته اوس منی کنا نو دې په جعل بسیط باندې قولو کې خود من یو لسم دلیل قل ورته وایا دا بل دی دی کی ورته علم الله علم الله تعالی ته د قیامت معلوم دی ته اومنه بس علم دې ته درلېګلې په قران کې پیغمبر دا ته بیان کړی دی اومنه قران سمو من بشي تولسم دلیل قل ورته وای ارئیتم خبر راکئ ان اهلكني الله كهلاك مال الله تعالى ومن معي هغه چې ما سره دي کورا پیغمبر ته وای ورته وای که هلاک مال را الله ادا ما سره چې مسلمانان ملکی ملکی من لرا هلاک معنا مړ ملکی من لرا ومن معي ما سره چې دي او رحمنا قل ورته وایا هو الرحمن دا الله تعالی رحمان دی آمنا بی موږ ایمان راوړې په الله باندې چې هغه زموږ رب دی هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه الله دی وعليه توکلنا په دې الله باندې موږ توکل کوو بر وفا اعتماد په الله فتتعلمون غدا په الله دی ایمان راوړ توکل کو په الله روان شه پیاده الله بل سبب جوړ دولسم دلیل دا اخیری دولسم دلیل لخوا تبارک الله باندې دولس دلایل وي قل ورته وای ارایتم خبر راګی تاسو ان اصبح ماؤکم کوګر دی وبس تاسو غورا خکتا دا وبد لحقته کی اے ذهابا فی الارض کته بودی پزما کی فمن یاتیکم ثمرات لو کتاب سا سوق برات لو کتاب سا بما معین بما معین معین او وچی ندارو معین چې ندار یو بو خاری دی دا غرونو کې چینه دی روان دي خاری دی رواني دا کویان اټي ویلې دا ټول راضي پدې کې ها کوبه الله کا تقریبا بیا ته سبا دی سبا کې یو کافر وی زمنګ بلچای کو دالای بلچه کوداله په کنه به کنو کنو کنو کنو به دوی اوس پینځه سو غزه بکته لر شو ورپسې نو دې ود شو چې ود شو نو الله دې سترګو کې وبو چې کړې دې سترګو کې وبو چې شوې چې و چې شوې سار چې پاتې دوره دوره سترګې ویړون خارو دغه د خر تیر سره بل چې کو دالای وي راشه دې خپل سترګو کې وب پیدا کا الله ورته خو د داوي نو الله ورته دا خو جزا دې خپل سترګو کې لګیاي بل چې کو دالای سکے په دې خپل سترګو کې وب پیدا کا چې کې څوک نظر واچي الله تعالی دا وبلوی نعمت ته طالبانو نو تبارک الله برکت د الله وبني ښا تا تاسو له برکت درکړې د قران ته علم ته راوستي کینولې رمضان له الله برکت ورکړې دي قران له الله برکت ورکړې دي طالب له الله برکت ورکړې دي الله دې موږ تاسو له د دنیا او د آخرت دواړو برکت راکړي بر تبارک الله برکت ته هندال ادای به ویزه مونږ دا خدایان برکت اچي تاسو خدایان د څه برکت اچوي هغه ځان لنه دي خبر تعالی به برکت واچي نو د دې توحید او رسالت توحید او رسالت رسول پاک تخفیف او بشارت حاصل سره وته لا اله الا الله من چې دا کلمه ویلې ده دله برکت ورکو دای تصدیق دی دله برکت ورکو دغه اقرار دی په جواب دله برکت ورکو کافر له دا برکت نه ورکو کافر له دنیا برکت ور ګرځي یې جزونو کې مزي چرچ کې کې خرمستۍ دي کوي انجوای کوي لیکن د اخرت برکت نه محروم دي برکت اچون کې الله دې اوس الله وای دا برکت ما زور کوم ښا دا برکت بل څوک نشي ورکوله برکت ورکون کې زیما نو آی کې دا تدولس دلایل وی تبارک الله مدعاوی دله به صرف د کلمې برکت ورکوم دله به ورسره سیوای نه تا ټول الله تقدیم کړی دی ښا دا الله تقسیم کړی دی انو تقسیم ربی څه ویل اوس دا دا او دغه صورت حاصل راوته د دې صورت سره مناسبت او ربط سره طالبانو د مخ کی صورت د مخ کی صورت دا ده ربط اخکاره ده سر سره به لګوي ښا سر سره لګوي که اخر سره لګوي او بوله می سمره برکات ورکړي یو او بو دوبو دی برکت ته وګورئ یو اوبو ته برکت ته وګورئ دنیا په ژوندای ده کنه وجعلنا من الماء كل شيء حي تاخير سره لګوي نو اوبو برکت ته وګورئ کله انسان بدن کې سترګو کې وبو چې شوي انسان خو مړی او دغه وبو باندې ژوند دی انو دې اخیر سره ولا وي د وبو برکت ته وګورئ مخلوق په دې باندې ژوند دی او بل تبارک الله سره لګوي ښا وګور الله برکت ور کړی دی چاله قلم له دوره برکت ور کړی دی وای شي قلم له څومره برکت ور کړی دی خپل پیغمبر له څومره برکت ور کړی دی تبارک الله امنی دا چې دې قلم له برکت ور کړی دی لا قلم له نازل شوی د پد سورته علقنا سورت علق کې الله تعالی وي انسان سوي علق ما پیدا کړی د ټوټې د غوخنه علق خلق من علق پیدا کړی ټوټې د غوخنه دي ټوټې د غوخنه کوم برکت ورکړي دوره غونته غوخي رحم دوري اغه له سوره برکت ورکو انسان ته جوړ کو ماشومی ته جوړ کو دنیا ته راوستو سور برکت ولا ورکو علق لا علق سورته علق سره لګوي وي علق له سمر برکت ورکو ا دور ټوټي وقلا سمر انسان دې جوړ کو نو قلم له کوم برکت ورکو دې قلم له برکت کوم ورکو دا کوم قلم دې د ازل قلم دې ښا د ازل قلم دې هغه څنګه تاسو وایي کنه په ازلی قلم مې نه رتی لاسونه ته قلم د دنیا و ما بروان کو په ازلی قلم مې نه رتی لاسونه والقلم قلم د اخیره د ازل لخوا بسم الله شروع کو پنوم د الله الذي علم الانسان بالقلم چې انسان له تعلیم ورک په قلم ترا الخط الخط نصف العلم دا خط نیم علم د طالبانو لیکل کوي ښا دا په موقع باندې تاسو ته یادېږي بیا دا په موقع یادېږي خط نیم علم دی الخط نصف العلم العلم سويد والقلم قید دا راګیری او استادی تقریر د استاد خبرې تاسو ورینی دا خبرې هر چا نه د نصیحت خبرې غزان ته غلی کوي دا به په مقامانی د نصایح ای اولیاء او بزرگان او علما او راجم کړی دي کړه چا 40 حدیث لیکلي دي چا تعلیم ورکې دی د کتاب الرحیم ببیان بالبیان علیه رحیم دې په بیان سره په دې بیان یې چې بیان کده تا نون الله عالم دې په مارا نون مقطعات جوړه د دې په معنا څو پويږي ها نه معنا خو د دې شته نه دا خو مقطعات نبوت ته محمد صلی الله علیه وسلم حق دی ښا دا وګورئ نبوت ته محمد صلی الله علیه وسلم حق دی دا دلیل په څه دی والقلم قسم می دی قلم قسم می دی په قلم باندې اقسم بالقلم قسم هم په قلم باندې الذي كتب الله تعالى به نبوة محمد چې لیکل الله په کتاب په دې کلم سره نبوت ته محمد صلی الله علیه وسلم الله لیکل له په قلم باندې درې حدیث راځي طالبانو اول ما خلق الله القلم اول ما خلق الله القدر اول ما خلق الله النوري دا درې حدیث دي تطبیق د درې حدیثو دا ده اول الله قلم پیدا کړ ورته وی ولیکا تقدیر او ولیکا نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم دریوار یو شو قلم پیدا کړ ورته وی ولیکا تقدیر او په تقدیر کې ولیکا نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم حق دی دریو حدیث یو جواب راغی اول ما خلق الله والقدر اول ما خلق الله القلم اول ما خلق الله النور قلم پیدا ک ورته وی اولیکا تقدیر چې نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم حق دی دا ورتوي دریواله حدیثونه یو شو سله ته یو قول نشي نوې خو کې خبرې کې ته فضلې ځان پویا کا قسم مې دی په قلم نو وای که د دنیاګې قلم به ما بروان کو په ازلی قلم مې نه لاسي راز نه که د دنیا قلم او خط لان کې طالبان سره شي دا راکاږي قلم خط روان شي او په ازلی قلم خو نه راځي راسونه خوش ګوتې قلم ته په جړه ګوتې قلم ته په جړاش په خط به باقی یو موږ بخاوري ری شو خط به یو موږ بنیو تاسو کوم خط لیکلې مکتوبات لیکلي دي زمونږ د ژوند څه پته لګي سبا یو نه یو وګتی به بیا جاړي ګوتی قلم ته پجړا شوي خط به باقی مون بخاوري دي سره خبر شي کله کله چې خدای پاکه دومره بهترین سيزونه پاتې کیږي او هغه اهل نشته چاته تړیو خي په دې سودا کې ایمان ده نو لار شي يقبض العلم بقبض العلماء علم لار شي په قبضه د علما او سره مکه ته لار شي اذان سره وو چا دنیا کې خور کو اچا وړ ځان سره لا خور کدا به تر دي هجه قبر ته وړ ځاسه دي دی شوم دی خور که دنیا کې چې شی در تقی بل فائدې د پاره ورکو روز سورته ملک فائدہ مې درته ونوي طالبانو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې وایي څوک چې د شپې سورته ملک وایي هي منجه من عذاب القبر دا به نجات ورکی د عذاب د قبر نه دیر شیات دي دا دیر شیات دي هر یو سړی یادول شي ور وړو کې یادول شي دا زمونږ دی مين د خويند ټولو ته یاد دي دا زنانه تکړی دا یاد کړی د شپې وای خانه منجیه من عذاب القبر اصحابان یو قبر لږه کې هغه سورته ملک وی اواز د واورې ده په سورته ملک وی اصحابي رسول پاک ته وی ویجدا ما یو قبر ولید اغه نه سورته ملک اواز راته وی د عامل د سورته ملک د سورته ملک وی نو الله تا تخکار کو چې ته سورته ملک وایا منجیه من عذاب القبر نجات پر کې د عذاب د قبر نه عذاب القبر حق عقائد دي کنه نو منجیت من عذاب القبر نو دا وایي هر شپه وایي هر شپه وایي دا مکه دا کوي تاسو سره د قبر غم شته کنه چې نی ور سره غي نی وای چې چا سره وی غي وای نو قبر را روان دی والقلم قسم دي په قلم نبوت محمد حق والقلم قسم دي په قلم باندې ها قلم چې لیکل دی په باندې نبوت محمد صلی الله علیه وسلم وما یسترون هغه چې لیکل کوي په باندې والقلم وما هغه یسترون چې لیکي کوي په باندې نو دا ازلی قلم دی نو تفاسیر ټول دا ازل ته لګی او قبلګا رحمت الله علیه به وینا ازلی قلم پری دی هغه قلم دی وشوی جف القلم بما انت لاقد ابو هريره ته ابو هريره جف القلم بما انت لاقد دا د دنیا قلم دی والقلم زما دې قسم وی په قلم د دنیا د منشانو وما یسترون هغه چې لیکل کوي په دې قلم باندې د دنیا عرب ډیر لوی ذهین فهیم څومره قصیدې وی وی ها دومره قصیدې وی وی یو یو قتیدی ته وګورئ دا خدای رستنی دی مخکینی پر وګورئ غي یو یو قصیده به آی په میاش کې نخلاته دغه دور دور قصیده به جوړلې دا فی انشاء پردازو دا فی لیکل به کول دا فی قصیده به ویلې والقلم قسم دی په قلم د دنیا د منشان وما یسترون هغه چې لیکي دی عاجز دي تمام عاجز دي چې مقابله د قران وکي ودي نه کې د قران په شان یو کتاب کنه ته ځان ته عربي وای اذا عربي زي انشاء پرداز يم انشاءغان لیکم لوی لوی قصیدی لیکم ذکر د قران په شان یو سورته لیکه چې ته ځان ته دومره لوی وای نو ته د قران په شان یو صورت ولیکا نو قسم می دی په قلم د منشانو د دنیا غیب دنیا سره ولګو د دنیا قلمونه عاجز دي کنه چا د قران مقابله کړی دا یا وکړه یا به وکی نه کړی دا نه به وکی په هغه زمانہ کې صرف دومره مقابله چې ان اتینا کل کو سر په خانه کعبه ولګو اي نوې شعر و جوړ کنه هم مقابله وي د شعر او شاعره د فصاحت او د بلاغت مقابله وي مقابله وا د عربو پدې کې میاش میاش مزل به کو خو چې شعر به جوړ کو په خانه کعبه به لګو چې دې مقابله سو کو کوي بل بداوی نه خجو کا غوې لر کا غوې ورته هغه مشر استاد کل د تمام وطن چراغه هغه چې وکتل وکتل ډیر ساعت فکر وکړو وکړو وکړو نو ډیر ساعت پس ورته وی کولی کوي ورته ما هذا قول البشر دا اعجاز د قران نه تمام عرب تو صحاب لغای په کونه باندې کینول لیکنه تاسو مقابله دی یو دی یو دی یو جمله خو کوي صورت نه دی جمله دا ان اعطینا کل کوثر تاسو مقابله وکي نه غیثوي ما هذا قول البشر اذا رو قول د بشر نه دی کافرو وصحاب لغاو قسم می دی په قلم د دنیا د بنشانو مونږه ځکه دنیا سر لګو طالبانو دنیا مقابله نه کړی ښا دنیا مقابله نه کړی نه به وکي نه کړی دا نه کول شي عاجز دي د مقابله نه نو چې عاجز دی نو اومنه کنه چې دا د الله کتاب دی او رسول الپاک دا الله رسول دی نون نبوت محمد حق نبوت محمد صلی الله علیه وسلم حق دی او قلم د منشان او عاجز دی پوه شي به خیال تمراله کنا قلم د تقدیر خو نه اخلا هغه آسان دی هغه ټول وای درته او دا درته نه وای ګوره ښا دي کې عظمت د قران راوځي دین عظمت د قران دیو جملې معلومیږي د ټول قران معلومیږي چې تمام عرب ذاتي دي چې بالکل هیڅ کې نه دي وما يسترون وما يتعاجل کې منشان وما انت بنعمت ربك نیت په فضل رب باندې ما انت نیت بنعمت ربك په فضل رب باندې به مجنون مجنون لیونه دی رسول پاک ته لیونه وای ته نه په فضل در رب باندې لیونه وان لك لاجرا پته یې سره خامخا تعالی اجر دی بدله دا ثواب دی غیر ممنون نه قطع کړي شوی الى يوم القيامه در قیامت پوری وكيف ينقطع څنګه به قطع شي لیونی د خو اجر نه لیونی خو ځینو کاندې ته وګورېږي ټرک وای یا کاندي ته وګوري یا غر نه راوګوريږي ا مرشي وان لك لاجرا تعال اجر دې غیر ممنون نه قطع کړی شي اخلاصي جنا د رسول پاک اجر نه اخلاصي کی طالبانو ولي دی امت ته وګوره ټول په درو شریف وای کنه ها دی امت ته وګوره ټول د رسول پاک ذکر کوي کنه ها چې داسې شان پیغمبر داسې اوصاف داسې عظمت بیانې پړکی پزړکی وقار دی پړکی محبت دی په جواب باندې درو شریف وای الله اولاد شي دا بهترین اخلاق په دنیا کې د رسول پاک بیان اخلاق د چالي تیر شي ها رسول پاک تیر بندا عقل ریاض شي عقل ریاض شي د رسول پاک دی اخلاق ته چې وګوري وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم تب خيون خسته وبانه تب خيون خسته وبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي بیبي صاحب نه چا تاسو کو وی د رسول پاک سخو یو د رسول پاک خو څنګه وی کان خلقه القرآن انك لعلى خلق عظيم الله تخفيف وسور کوي ښا چې دې انکار د قران نه کوي او د رسالت نه کوي انکار د قران او د رسالت نه کوي فستبصر ويبصرون دا تخفيف دي درجه تبويني ويبصرون ادي بويني غدا سبا سبا پتہ لګي فعل فردا میں زنم امرود عشرت میں کنم سبب فعل چې نن پته نه لګي بیا یې کوم المفتون په چا باندې مفتون جنون لیونه لیون توبو څوک لیونی دي پته به سبا لګي ښا نن خو مونږ ته خلک بیکار وای ودګار وای خوشی راته وای څوک سو وای څوک سو وای وای دی ها گمراهی د لارې الله تعالی وهو اعلم بالمعتدين لا علا عالم نه پلار مندن کومانه انو وهو اعلم بالمعتدين لا لا عالم دې پلار مندن کومانه واذا كان لك كمال عقل والهدايه كمال عقل او هدايت تعالى انو تسجل کو فلا تطع المكذبين دي کافرانو رسول پاک قبل ته زمون دا خدایانو منه کنه رسول پاک ترال ډیر مينت ورته کړې طالبانو ای د مشری غواړي د ټولو عرب د مشرکو خزه غواړي درکو دولت غواړي درکو چې څو غواړي درکو خدا مسله مبيانو ها دا مسله مو بیانو الله ورته وی ولا تطع المكذبين تابعداري مکو د مکذبینو اذا دعوك پوښي او کو ډیر تابلی چې تا ته ډیر بیا بیا وای ته زمونږ خدایانو نه منې راشه دا اومنه او دا اومنه فلا تطيع المكذبين تابعداري مکو د مکذبینو د دروغجن سړي تابعداري مکو یو د کافر تابعداري مکو دوا نو مکذب کافر دی ښا نو موږ ټول خلک د کافر تابعداري کوي کنه نو خلاف د شریعت روان دي کنه شکل ته وګوره د کافر کار ته وګوره د کافر اخلاق یې وګوره د کافر وایي شي معاملات یې وګوره د کافر نو مغول کې مغول کې یو میم دی دا میم ته لړ کسه پاتې شو مسلمان کې بیا صدیقان چې ته د کافر تابعداري کې دا مسلمانان دې په ځان سوچو کې دې ځان ته وګوري لون ته چې رښتیاوې د دوره به غیرت دا غیرت غواړي تدبر غواړي تفکر غواړي قران ته قتل غواړي ښا زه بعضي بعضي الک ته پس خېګم دا خستا صفا ګره پرې خودي کنه اخنو جواني زوام یار دا خوش قسمت دی او دا په نصیحت نه دی دا د چا په وینا نه دی دا چې نوجوانان دي نوکرای پرې خو دي او استاګیره د ګیره لرکا ما ته ټلیفونو کې ویجینو کریمه پرې خو دا وایي دغه ګیره نه لرکو دومره ایمانی جذبه پکې ده او بعضی بعضی خپل پیسې ورکوي ایمان دا ګیره وخره ځلی ونی دي کنه الله تعالی دې پوي کی وګوره سزا یې سره چې موږ ورپسې نه کیږي بیګری پسې موږ نه کیږي دا سزا ده چې لکه مخکې کې دې نشي مشر کې دې نشي موږ نشي کې دې چې موډي نه کمه ګیري هغه پسې موږ نه کیږي دا خشخشای ګیره ده کنه دا غوړه دا خو موږ نه کی دا په کینچای باندې عقلی عقلی عقلی نه ګوګرا پرې دې د موټي نه بس سیوا مې پرې دا خو موټه خو پرې دا کنه مسلمان وای او دا خلک سره دین کې ګیره کې دین دی نو بل ویله موس کې دین دی نو بل وای روزه کې دین دی نو زه د کنزل نشم کولای چې تکي دین دی دا چې دې کنه یې سکه دی خدا د دین کارونه دي کنه دا د مسلمان شعار دی کنه وای شي چې دې کې نه نور بس کیږي افسوس دا د مسلمان رخصه تباشه او د اغیار په لار روان دي لکه او فکر دی خدای راولي او د رحمان وینا به ال در پیاج شي چې دیو کم برته مخ او بل تشاش بی یکبل ان ربک هو اعلم فلا تطع المكذبين تابعداري مکو د مکذبینو یو د مکذبینو نه داو ودو دوس غړي دا مکذب لو ته دهنو دا کافران ودو دوس غړي دا کافران لو ته دهنو کته نرم شي ته نرمیو کې په دې مسله کې په مسله د توحید کې نرمیو کې فیدهنون دی به نرم شي په طعن کې او په بدرت کې بدرت بدر بدر بیان وای چې ته نرمی کې نو دی به نرم شي لو تدهنو فیدهنو دی به نرم شي الله تعالی وای ته نرمی مکوا دا دې مسله ورته بیانو کله دې زړه چويږي چويږي دي ښا بس الله توحید و غیر الله اس نشي کوله بای وشي نو ولي نه بابا نه دې زبرګ اس نشي کوله بيد الله نه او کوي یو کرامت کار کوي الله د ولی په لاس کار کوي وای که معجزه کار کوي د پیغمبر په لاس کار کوي دا غیر اختیار نشته ده او پیغمبر خپل ویل دي لو اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نو قران چې وایي سړي عقیده لس قبح بیانې فاول په کې سوي طالبانو لا لا تطيع كل حلاف حلاف مبالغه ده په قسم کې تابعداري مکو دا ډیر قسم خورون کی دا قسم په کې اول راړخه نو قسم مخری چره زما عادت نه دي چې قسم مخرم خان زما عادت نه دي یو سړی به خبره مانی او مانی کنه مانی نه دی مانی کنه مال سره کوي دا ورته خبره کوم د نصیحت ته مانی او مانی ادا مولان په سټیج باندې قسمونه خو دا مولالي ونه دي سره قسمونه خو تاسو دی امیان خود لیونی دی مولان لیونی شو دی قسمونه خو نو مامیانو ته څه ګناه ده چې دای قسمونه خوري نه ایبه نه خوري زما د خلې د قسم واوري کړ دا قسم د دې کافر په ذم کې اول الله ذکر کړو مشران بوي قسم نه په حق خده نه په ناحق نه مشران زمون دا متل او دا مسله ده په حق به هم نه کې په نه حق به هم نه کې او د دې مثال ویل دی فتاوی محمدیه یو سړی بل ته لږ در روپۍ وي او قسم ولا راته په نه د قسم نه کوم ما پیسې پاتې دي دومره د قسم نه به ځان ساتو د بل سړی بل ته ډیر زر روپۍ وي دیر زره په هغه زمانه کې اوس دیش کروڑه وي وینر ورته قسم نه کوم زما دې دیر زره روپۍ اوس سوزي هغه دې لاړې شي قسم یې ونه مشرانو به دومره ځان ساته او چا چې په درو قسم کړل نو راشه انجام یې وګوره په ځایونو باندې خرګر دي ها دا خشکو ناسواري دا رسو زور کوي بیا لا تطوی کل حلا تابیدار مکوار ډیر قسم خورون کی مهین سپک وی حقیر وی ذلیل وی ولید ابن مغیره لخوا دا سوک دے ولید ابن مغیره مهین سپک وی حماد حماد ستوی وی غیبت ویون کی تخا حماد غیبت ویون کی غیاب طعان مناع للخير من کون کې د خیر داغه مطلب دا مال ولې نه راکې بل مور کو مال راکو دې مناع من کون کې بخیل وی للخير لخير معتدل تجاوز کون کې په ظلم کې د حدنا متجاوز فی الظلم د حدنا دا سو زما شو لس داو پی جنې کا دا لس دبونه دی ولید ابن مغیره نو دی خو د سردار د مکی مشرو د مکی دغه وخت کې نو دی ډیر مور په سرای مور ژوندای و روح المانی لیکلی روح المانی وګورئ مور په راغې ویل راته وایا د محمد صلی الله علیه وسلم خدای خو زو شرمولو وای چې دا حرامي دی بعد ذلك ذنیم ولدي زنا دی دې قدرت جابرو زورورو تر ورته مور ته وی سر دم نه کټ کوم حال راته وایا هغه د دمور وا به غلکینا بړوا ته ما ته وځای کې پیدا محمد خدای ټیک ویلی دی ای ولی استا پلاړی جړاو هغه اس کې نو وښوی نو ما یو مری په ځان واجو نه ته نه پیدا شو نو محمد خدای رښتیا ویلی دی وښوی نو دې بیا د غوسه سړی شو الله غړې چې دې داسې تلو چې مور مړو لخوا نو الله پتا لس رحمت نازلې دای کمال دکی لس دمه غایب دغه د رسول پاک دشمنو نو دشمن زرم وای نو الله تعالی دا رسول پاک صفت کوي اچھا چای صفاتو کو ادرو دی پیوي الله په لس رحمت نازلې بس برکت ته دا به مونږ ته راوته خانه فائدہ فائدې مونږ ته راوته او ولته زنات دی شو فوشي ولې د زنا دیش ا دشمن دیو بخیل دیو تجاوز کوون کې دیو او دا غیبت ویون کې دیو تلون کې دیو چغلی به کولا عطل الدشمنی کول رسول پاک ترا نو الله تعالی دا دې سپک د قیامت پورې به سپکای د قیامت پورې به سپک وای خدد هر خدا هر سړی د سپک وای خا او چې په ویږي په چې دا دور آرامیو ان کان ذا مال و بنین اگر کوله صاحب د مال مالدارو و بنین زامنیم ډیرو زامنیم ډیرو تو کوئی لز زامنیو دول زامنیو یا د دینه دیوا زامنیو دول دول زامن خو دین درې شو کنه ان کان ذا مال پیدا تطلع علی پاجو لته په دمانه آیات زما قال وای دې هيا ساتر الاولین دا درود په خوانیو دی دا وای الله وای خلټ ان شاء فالو دته په بدر کې تور اورته دا سنسمه دنه چې خو نه خاندار بکم دلرا سنسمه دنه چې نه خاندار بکم دلرا علل خرطوم خرطوم ستوي وي اوربوستا دی مخته وربوز وي تړه دا وربوز بیا په لکه زړه پختې دی مو په دا مخ یا په لکه کنه زړه پختو کې وربوز بیا په لکه وربوز نو سنسیبو علی القرطوف زرد جنې خاندار به کوم په دې وربوز باندې په دې مخ باندې دی یو صحابي تور ورته ورته دا په پوره ونه راته دا دا پوزه تنه لګواله شو دا لګ هم ته پوزه تنه واله شو وای شو هغه تنه لګوا پاره نه خو جوړ ان داس الله تعالی او چا چې زما د حبيب دشمنی کړو دا غي دا انجام ده اوس درته اهل مکه ته معنی قات راغلو اهل مکه قات راغلو وکاله نو دا غي کیسه ورته کوي چې دا قات په تاسو باندې ولې راغی تاسو د پیغمبر رسالت نه منئ قران نه منئ نو الله در باندې قات راوستو ان بلونهم الله اذا ميكم پدي اهل مکه باندې کما بلونا لکه چې ما ازمی کړل کما بلونا اصحاب الجنه لکه چې ما ازمی کړل په صاحبانو د باغ دا هم بني مروان دا بني مروان فاتر د خطو د سبا نو د پلار په داسې چل کو چې باغ به راړو او به یوي سبه پری خدا جزان ولا اجزان له به یوي سبه پری خدا اعلان به کولار شي وې تاسو یې په باغ کې پرتا ده شلډ کې دي ډیر سلويخ اتیا هغه ځان لراړي اجزان ملل بل خپل حساب راړ چې ته مې به دي زمونی وی په आवाज موږ نه پوهیږو دادا کوم کلو خو زمونږ الواد غاڼ دي او گزاره ګران شو دا زمونږ نه کیږي په پټ په ورشو ټول باغ بوري وو ځان لبه راړو کی به دو خو په حرام به خوري لازم کیږي بابا وزګارو دا واقع وی کلوه ولا یستثنون اس جداواله نکو مستثنا کو نه یو شی د حق د مسکینانو نه غي دی په لاري امو نه مړه لا یستثنون دی استثناء د لا اله الا الله قائل نو لا اله الا الله استثناء لا اله قائل نوخا دی خراب شویو لار خسړیو دی خراب شو نو دی لار نو چې دا اراده یو کړه نو فتواف علیم احاطه او شو فتواف طواف ته وی چاپیر شو علیم په دې باندې طائفن هغه تاییدون کې عذاب وانی غدو سبا کې خارج شي په سبا اول کې اول د سبا کې علا حرس په پر کولو د فصل باندې ان کنتم سواری من کې تاسو پرې کون کې د باغ صبح وختي کې بزو فانطلقون لیلاړ وختي ملامه پښمنی هم يتخافتون دی رو رو خبر کولی پی ما بینیم الله يدخلها اليوم چې داخل نشي دی باغ تنن رد علیکم پتا زمانی مسکینون یو اجر پیری د زائد باغ زائد باغ خو کنه زمکه خو نو دی وی دا د پلانی پټه دا د پلانی پټه دا د ډنګلی پټه وای زمون باغ خو قالو دې مو په ځان راکې ان لدوال مونږ لارو کړه که څه چللې باغ ناراض او ان مړه دا د فلانی پټه دغه د فلانی دا دا سلور غاړي دی کنه ثم بعد التعمل قالوا بل نحن محرومون بلکې یو موږ محرومه موږ محرومه شوی د میونه وای هغه با ورغسته دي اوس ودی لخوا ولي منع الفقراء موږ منع کول د فقیرانو نه نو الله زموږ نه رزق منع کو باغ اوس ودی دا صدقه شی دی ریدا یا ساتي زکات صدقه شی ډیرې ګوره ښا دا یقین وساته دا زمونږ ایمان دی د پیغمبر او الله ویلی دا ډیرې خلک وای دا کمی دا کمی نه دا ډیرې ته صحیح زکات ورکو صحیح صدقې کو تو ورشي مرزونه فتونه الله لرکې کنه او یقین به دکله کی ګوره مزبذب بنه دای دغه نه ورکو نو الله لری کړ ولې تاسو پاکي نه بوینوي الله لرا د شریک نه او تاسو خلاف کوی د وعده دای کافر شیو دغه پلار خیر سي الواد برباد شي کافر شي پیلار شي قالوا وی دی سبحان ربنا پاکی در رب زمان لرا انا کنا ظالمین په تیزر او موږ ظالمان په شرک به شرکنا په شرک خپل سره ای مشرکان شیو بیا ښا الله یې نه منو نو الله تعالی په داسې چلو کوه او پلار خسړې او غفو خکار فاقبل بعض مخک بعض الذين على بعض فبعض من يتلاومون ملامت وي په یو بل باندې پی غور ورکو ملامت وي تاوی چې دغه ورکو دوی د خدای حق ما منه دوی منکر شه د تسبیح نه وی دا یو بل سره غوبه ایره پیره والی قالو وی وی یا ویلنا یفسوز من لرنا كنا طاغی پتی درو مونږه تجاوز کوونکی تحد د حدود الله نه په منع د صدقې باندې عطا ربنا عطا قریب د درد چې رب زمونږه ان يبدلنا بدل کې مونږ لره خیرن بهتر په برکت ته توبې سره بیا توبې او یا بیا سم خلق شو عند رب پنی در ربانی جنات النعیم جنتون لنعمتون لی دا متقیان لجنتون لنعمتون لی نو کافران وی موږ له مخدای راکې الله تعالی وی تاسو روغ یې افنجعل المسلمین اگر دوم تابعداران یو سره تابعدار دی الله کل مجرمین په شان د مجرمانو هغه مجرم دی غیر تابعدار دی تابعدار او غیر تابعدار برابر دی نا مالکم کیف تحکمون څنګه تاسو حکم کوي بعدم الفرق بينهما فرق نه کوي ام لكم دلیل نقلی دی اي تاسو له کتاب کتاب د اسماني فيه با کتاب کې تدرسون تقرؤون ذلك الكتاب تدرسون لولي دا کتاب او خيو کتاب چې وعده کړی ان لكم فذيذ تاسو لره فيه په دې کتاب کې لما غشه تخيرون چې تاسو غره کوي ځان لا ام لکم ایمان ای موږ لره وعدی دی ام لکم ای تاسو لره ایمان وعدی دی علینا په ما باندې الله وای ما در سره وعده کړی په یو کتاب کې بالغه کا پخی پخی الى یوم القیامه درجه قیامت پوری ما وعده کړی دا پخا درجه قیامت ان لکم پتیدتا لما غشی تحکمون چې تاسو الته به سراولي کما لم یاتو بيوم يكشف عن ساق الته به سراړي چې دلته جنانه اوستل راولي یو خدای دا تاسو ورته خدایان وای چې په دې شاهدیو کې دا دروغ وای نو دی وی نه مونږ رښتیا وو الله وی رشتیا به معلومیږي کلا د کافر رشتیا دروغ به معلومیږي کلا یوم پاغرس کې یکشف عن ساقط چې بربندول کوي د ساقنا دا متشابهات طالبانو ید راشي وجه راشي ساق راشي قران شریف کې کنه انو دا متشابهات دي د متشابهات په معنا باندې موږ نه پویو دغه ایمان به پیراړو په معنا یې نه پویو ښا چې د سات نه څه مراد دی د وجه نه څه مراد دی د ید نه څه مراد دی ید الله فوق ایدیهم څه مراد دی دا متشابهات دي د دې په معنا نه کوي خو عبد العزيز دباغ معنا کړي زما غډيره خوښ شوی دا عبد العزيز دباغ معنا هغه وی یوم پارس کې یکشف چې کشف په وکړي شي ښکارا کول به وکړي شي عن ساق د حقیقتنا حقیقت بخکار شي ما دا د بګي کمال کړي دی غوث ته کنه ډیر لوی سړی دی نو ډیره بهترینه معنی کړی ده یوم پارت کې یکشفو چې ښکار بشي عن ساق د حقیقتنا حقیقت بخکار شي ښا اوس خوای ال یو وای زما د چاټه شملې خوګې دي سبب په پته لګي ښا دا ټول مخلوق تبع الله وې سجده وکړي شابه نو ټول مؤمنان به درز دای خو تراو سره عادت دي تراو سره خو عادت دي کنه درز یو ورپی وو دي سي دی باندې ا کافر ولکه دا ستن چې ولاړه داسې وتلا کړې نشي کته ا سر کو دي وتلې نشي هغه ولاړ پاتې شي ا مؤمن به درز دی ته وایا دا تسلی ورکړي رسول پاک فذرنی پریدما ومن اغتو یکذبو چې تکذیب کوي بیا د حدیث په دې قران سره ولید ابن مغیره دی ابو جهل له عتبه دی هر یو چې دی سنستدرجو رورو بوزم دی لره سنستدرجو رورو بوزم دی لره من حيث تاغ جهتنا په ټیم کمیږي لا يعلمون واملي مهلت دما لهم دی لرا وخم ورکړی سلت یا کالا املي لهم مهلت دما سد پاره دی دا مهلت د استدراج دی ها چې استدراج وی طالبانو درجه په درجه بودم رو رو بودم دی لرا من حيث لا جهتنا لا تعلم لا يعلمون چې نه پوي هم لي مولد زما دی لرا ان کیدی متین گرفت زما سخت دی گرفت نیول زما سخت دی تو مشو مغرور بر حلمی خدا تیر گیرت سخت گیرت مرتو ام تاسو مې ته سوال کړي نه اجرن د اجر ته څه پیسې نه غواړي پدې فهم من مغرم دی د تاوان دا اجر نه مسقلون درانه دي مسقلون درانه دي تعالی سن شي در کولن ته ورته مف بیان دا ظالمانه منی دا ام عندهم يقدر ذيبان الغيب وغيب ذو لوح محفوظ فهم يكتبون دی لیکل کوي دا غینا منه ما يحكمون به فاصبر رسول پاک ته وي صبر کا ول حکم ربک د پاره د حکم درب کدی ارث بدر دوی ته صبر کا وی مونت د رحمت د رب کې راغې لنو بذا نو مې ته وی په غاړه یو غردو لنو بذا بالعراء یو غردو د په غاړه د دریاب او مضموم اده باریکو ډیر باریک شو د سلوي خره دی لس رضی شل رضی دا چې سړی په مې په ګډه کې ناغه باریک نشي سرمه بیا په نور بد لګي مرسلين مرسلان نبوایخه اعلى صالحان الابلام بعادي ولا تقرا ذي صالحان قصلورم نمبر دي من النبيين والصديقين والصالح والشهداء والصالحين او كنت مرتبه ترى اعلى يكاد الذين قريب يا کافرانه لیلقونک چې اولی تعالی را بیا سوارې په نظرونو خپل باندې نظر باز به راوستل رسول پاک ته وی ال دې په نظر باندې ولا رسول پاک وی العين حق النظر حق به نظر حق ته طالبانو رسول پاک کړي یو یو جنې بکار کو رسول پاک وی دا خو نظر والدا دا ماشوم خو نظر والدا نظر شوی ده العين حق نظر حق دی حق نو کافران به راوستل چې ودروي دا رسول پاک په نظر ولې نو رسول پاک په قران ویلو ادا الله باندې دومره باورو هغه په اثر ونکړ یو ورځ یو ډیر کافر راوستو چې داغه نه وسړې ژوندې نه ته ژوندې به نه نه ته بالکل تدې لر ځای نه لر ځای نه راو نو رسول پاک خطبه وی چې خطبه وی ا دې ورته الته ولاړو الته ورته شیش برابر کو چې دې اوس په نظر باندې کولم د دې نظر یو شعاع دی لکه د دې نور شیعات هغه ذاتي او شیعات چې ورشي په نو هغه به سړی خرابای نو هغه ډیر لوی ظالم نو رسول پاک خطبه لوسته چې خطبه لوسته نو جبرئیل علی السلام ورته وی کینا نو کینا دا هغه غشه خطا لا دا هغه غشه لړ خطا سم غشه او خطا لړ غشه د بس مونږ په خطبه کې کې د نظر د پاره دا دم نه دا آیات وایي ښا وی کاد الذین کفروا ليذلقونک چولی تعالی را په نظرونو خپل سره لم پسترګو خپل یعنی په نظر پسترګو دی نیولی په نظر دی وی ذکر د حال مرات محل نظر لما سمعوا الذكر كشوار لي قرآن ويقولون وي إنه لمجنون ما او دا رسول پاک لیونه دی او ما هو نه دا قران لوی نصیحت دی عبرت دی نصیحت ته تاسو لري قران ته نه راځي نو دای ورته وی چې نبوت محمد په اخر کې نبوت په اول کې نبوت د اثبات رسالت او په منځ کې مسله توحید او د دې د خدایانو زم د دې د خدایانو زم ذکر شو د دې د خدایانو هغه زم ذکر شو د دې د خدایانو زم ذکر شو او وګوره چې کوم خلک د الله په نوم باندې مال نه ور کوي دا غي مال به الله تعالی دا شان برباد بوزي برباد به بوزي هغه ترار دا قصه د دې باغ والوخه د باغ وال ان المتقین مجبشارت دا ان المتقین عند رب جنات النعیم هغه بشارت شل قیامت را روان دی هغه په نیک نیت باندې ته بعض خلک په یونس علی السلام باندې اعتراض کوي دا اعتراض غي فاسد دی غلط دی لا اله حسد دی یونس علی السلام وای د نبوت منصب په ځای نور راوړي خدای وای راوړي وو ا دې وای نه راوړې نو ته د خدای خبره مانی کده هغه مانی وې تا ته تاسو خدای وای راوړې وو منصب د رسالت په ځای راوړې وو صرف اجتهاد کړو چې دا قوم نه مني نو دغه قوم تبوا نو په لار کې مې ته الله وی غونی تا مې ته وی زما درغه دې دې لک برابر کا انقطاع د وحي وشو نو دا نه چې منصب د رسالت کې هغه قصور کړي دي قصور نه دی کړي هغه قصور نه دی کړي که سو قصور وای دا غلط دی دا د پیغمبرانو بے ادبی دا ادا ګستاخ د پیغمبرانو دی لکه تفهیم لیکل دي ښا زور تفهیم القرآن وګورئ هغه کې دا لیکل دي او هغه خطا شوی دی اپ سبا نه پويږي اچ هغه دا دا لیک او نقل کړي دا زلال القرآن نه یو آزاد تړي نه نقل کړي په خپل هغه وایي د پرای ترجمه لیکم من فسر القرآن برای فليتبوا مقعدو من النار ځان له دوزخ کند او کتل دا اوسنی ول ډیر جامع سړی ته پاکي هغه نه صفاکي ښا تاسو کته دا حال وګورئ دا کته حال وګورئ سوال دی څنګه باندې راکې دا غواخلې الته بسکه نوح عليه السلام وي ډېر قوم باندې ظلم کړو نعوذ بالله پیغمبر په قوم ظلم کوي یوسف علی السلام ډیکټیټر وای په شام په مصر کې ډیکټیټر نعوذ بالله پیغمبر او تورته ډیکټیټر وای دا خرافات پیغمبرانو پسې وای خلک لا علم خلک یې کنه نه پویا قمقل هغه دا پیغمبرانو پسې وای دا دي خبرې ته نوځي دا جون خو ډېر احتیاط ته خان دا خبره د ډېر بد ځای نه راوځي وای دا ول تلا پھر تولو پھر بولو اول یو تلا علیکو نو د دې وجنه وشي و یو چاربه ته ځنی راضی د تمبل ټنګ لا تمبل سره خواغه سو غړیږي چې هغه ته کافر چاربه ته ور دی و یو چاربه ته ځنی راضی د تمبل ټنګ لا هر یو د تفسیر کو تفسیر کو تفسیر لیکل خو آسان دي به رب دې ځان له دوزخ کې کار مګورا وشي راي موږ ورزان الله الله دې موږ تاسو بچ کی الله دې موږ تاسو بچ کی اللهم ارنا الحق حقا والباطل باطلا من په دور احتیاط باندې د پیغمبرنا هغه شی لرکو عصمت د انبیاء ثابته اته په زور باندې پیغمبر مجرم کې نعوذ بالله او ګناګارې موږ د آدم علی السلام فعصى آدم ربه فعصى راغلی دا موږ فشا بین الملائکه دا ملائکو ویلي دا خبر ملائکو کړل فشا بین الملائکه عصا آدم ربو دا ملائکی وی آدم علیہ السلام نه عصیان نه شوی نور محققین تحقیق کوي وی که عصیان دا خالص دا الله انعامو دغه دغه دغه خدایم د الله نعمتو دغه خدایم د الله نعمتو ولی دا دنیا نظام به وک ادم علی السلام دا ونه نو خړلې فنسیه ولم نجد له عزما هیرو په هیر باندې خطا نه را ګنا نه راځي الته محققین دومره دوا دغه دغه کوي پیغمبر او معصوم ساتي دایات ساتي د صغائر او کبائر نه قبل النبوت بعد النبوت اما چې ته کوم معنا د غفر کړي یاد اله کنه لا قیاس ساتي نو په دې کې اثبات توحید ابتدا اخر کې اثبات توحید او په مسله مینس کې د توحید ذکر شو نو مسله په مینس کې توحید نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت سلور مسلې په کراله حاصل د صورت سره وته لا قواعد لا لا اله کلمه یو ځای وای کنه او هو هو سړي زړه خوشاله شي ښا او دا یو عجیب کلمه ده کنه ورپسې سورته حاقه ده په دې کلمه به بچ کیږي وښوي د عذاب د یوم الحاقینا په دې کلمه تاوي لا اله نو بچ کیږي به د عذاب د کلمه ذالک اليوم الواقع نو دا رز واقع کیدون کې دغه یوم یکشف عن ساق هغه رز د قیامت واقع کیدون کې دا دراله دا صورت نازل شوه د کله پس د صورت ملک نه نو ګور قلم لا الله برکات ورکو نو تعالی الله برکات درکې د دنیا نو د برکت د اخرت په دل درکې خو قران خو عبادت خو مز خو ذکر کوا الله به برکت د دنیا او د اخرت درکې اچا پسې سموایا پرې د چې کوي دی خدای دې ټول ته هدایت وکي الله دې ټول ته هدایت ورکي سو خطا شي وي دی خدای دې ورته عفو وکي چا خطا وي دی خدای دې ورته عفو وکي خپل غم کو خپل بسم الله برکت دې هند الله دې دې رد لیکم برکت ور کړې دې وې انسان لیکم برکت ور کړې دې وې قران لیکم برکت ور قلم لیکم بر پیغمبر لیکم برکت ور کړې وګوره اسمان مکه بسم الله الذي جعل القيامه للفصل الرحيم ببيان الساعه حسوما پر لپسې د رز من صبح اربعه د سبا د 40 په اخر د شوال کې کانت فی اخرت الشتا دا تیز باد پراغه د اربعه پر رز باندې ښه اترذی وردی اتشپی فتر القوم وینت قوم لر ټول قوم فی اپای کی سرعه موتا یو تن ته پاتې نشي هوا مامور ده امر ورته وشو ورشه بس لری کټول یو کته پرې نه قدخه او او دغه تعالی تعالی وی پیغمبر ته پیته ته نوزه ته ته نوزه غراغه مکی شریفه ته غراغه مکی شریفه ته خدا اربعه پرز ما چې سار نه دی باندې شروع شکنه ورا دې اته شپې نه دی پر نو دای په پټ شو دنه کوټه کې وروي و پسې درز د غټو ورونو وروي و پسې لرکو ادا ته به تاو ادا به تاو په بره به خېجو خېجو نوالته بل نو درا یو بل به وجنګو کانم اعجاز نخل قاویه لکه وی خونه د کجورو ساقطه را پریوتون کی نو یو ګرګي براو غور دی دی نو بیا پټ شو په خارو کې چې پټ شو نو الله د نمونه د پاره باد توی کولاوي کا ټولي کولاو کړ نو لوی ګرګي پرتی چا به قدم نشوړولې دومره لوی بلاګانې پرتی وي چې نمونه دنیا کې کای وای شو نور نور پاندای وای وینو چې تا لاس نشتا پیره دا چې دا لاس کوجو دې ته موږ کولاچو اړول شي وکړي د لوط علی السلام بالخاطئه بالافعال ذا خطا ان فافعال ذا خطا ان هغه دا ایجاد د معلم یوجد کړو ښا نو جوړ الله تعالی په ذات عذاب مسلط فعصوا رسول رب منا فرمانی کړو د رسول رب فاخذهم انس الليلرا اخذت الرابيه فنيول صحف سرا ونیول سخت ان هذا چې لما تغل مار کې تجاوز کوو نوح علیہ السلام قوم ذکر گئی حملناکم سوارو میں کئی تاسو اے آباءکم نوح علیہ السلام ته اشاره ده فی الجاریه فی السفینه الجاریه فغبیړی جاری کی روانو په طوفان کې جاریه فی ذلک الطوفان لکم لنجعلها د پاره چې وګرځوم دا بیړی نو چې یاد کې دی دا سړی دا سړی یاد کې دی مطلب دا دی دا یاد کا دا یاد کا دا قوم ته وایا چې دا کې خلکو هغه دغه لار نه تپ کې د کوم باټې پرې ته خو درینم پټه جوړېږي نو وتعيها یاد کې دی لر اذنن غوونه صاحبان د غوګونو واعیا یادون کی نو صاحبان د غوګونه کا نو انسانان شو اذا تخویف اخروی اذا نفخ فی الصور فاوق دا د دنیا عذاب او دا د آخرت عذاب ښه هغه د دنیا عذاب شو دا د آخرت فاذا نفخ فی الصور فاوجف کوانی فی الصور پش پیلای کې نفخه پوکل نفخه ته پوکل واحده یو دا غرونه بوجل کیږي او بل سره زلزلہ بشي درز درز درز پدا بشيږي ټول به یو شي داسې د اوچت د غرونه باندې د دریاب ته لړ شي په دریاب به مخ کې اور لګېدلې دی به اوچوي نه دا به جوړ دا به یو پورو په لګېدلې به جوړ دا غرونه به ورته وګورو امور به شي دا په لیول کې یو ځای په کې اوچت پرې دي اه سوخره د بیت المقدس دا بد پس د دین اوچتیږي ښا دا بد زمکه دا وارتیانه پس اوچتیږي چې دی اواز ټول واوري چې څوک دا نه وي چې ما ونه لید چې نظر لګي چې ویني او دا نه وي چې اواز ما واوري دول بسم الله هغه ګټه اوچته ده وحملت الارض په جوانب دو اسمانونو بر اسمان ما کې دویم دریم اول كتب راشي زمکه ټول براشي تو وصف بشي چاپیر به وصفونه ودريږي نو ملائکو د اسمانونو ته تمام محشرنا چاپیره وصف به ودريږي طالبانو په دې دې نشي تو دم نشي والي او اسمانونه بس شي د دې ځمکې نه به الله تعالی جنت کې ډوړای جوړ کی د دې ځمکې نه به ډوړای جوړ کی او د پاسه په نون کې دی نون مې کب نون مې کب تری نمونه ذکر سو په یو پویږي سو په بل پویږي کنه دا به په پاسه کې دی الله شبه پکینی دا به جنتیانو له چسکه ور کوي وي راشه د خلی خوند دی قشي قبر د خوند خراب کړو ډیر موږ د وګته را کړی دا راشه چې د خلی خوند دی قشي نو چې دا اخري د دې په خورلو کې څه کمال دی او دا نشم ویل اګړای تا ګورم ای خورلو کې څه کمال دی تا می دنیا یې راکړه حرس در نه وباسو مې کې حرس ته سر کو دي اجګړې په دنیا کې دنیا دې وخړله احرس در نه ختم شو زما دې کو دلته خرس کا ګرځا لګیایا داس حرس په دې هم ختم شو او د دنیا محبت لاړ اته ملائکی دي کاته لک دي کاته صف دي کاته زر دي کاته کروڑ دي مبهم لفظ ده پته نه لګي اوس چا اوس سونی ولې دي په یوم اذن ثمانیه سما اتو بني ولې د قیامت اوس سونی ولې سلورو كانوا قبل اربعه سلور ولې سلور مبهم دي درازونو نه یو خبره یو را فاما من ارجع ذو اوتی کتابه چې ورکه شي عمل نامه ده بيميني په خلاف باندې نو په خلاف عمل نامه مؤمنانو ته ورکیږي فيقول ذي بوي د خوشاله نه ها ام راشي ها ام راشي اقرأوا كتابي دا هي د پاره تنبيه ده الها للتنبيه دا هي د پاره تنبيه ده اقرأوا راشي قولو لئی کتابیا زما عمل نامه دا خوشاله نه بوي دا ولي ادي ظننت ظن په معنا دی یقین دی زما یقین انی ذچم زما کلک یقین انی ذچ ملاقن حسابیه حسابی حساب خپل سره نه هي د پاره دا غي نه راځي حسابي فهو في عيشه راضيه دې په په ژوندون راضي کې به کال السفينه بیړای والا څنګه بچو د قشان دی با خوشاله په زندګۍ راضي کې وي په جنت عالیه په جنت اوچت کې وي قطوف اذانیه میوه به نږدې د جنت ته خو میوي لا او الایانو کې باغ ده نه قطوف ادانیا نږدې به میوي ناس قریبا ينال القاعد والقائم ولار ناس ملاس ار یو ورته رتخان دغه میوي ته به اشاره کې خبر راځي ذاتي دې شو کو کنه خړې نشي ورته بو یقال لهم قبل الدخول کلو خری وشربو سکی په جنت کې خری سکی کتب ادانیه فی ایام خالیه فاما من اوتیا تیاز ورکړي عمل نامه نه بشماری په غسلات پاړو لاس باندې کسو پیژنه پاړو لاس باندې عمل نامه ورکړي شي فیقول دی به یا لیتنی کاش کی چې ما کاش کی چې زه لم اوت کتابیه کتابی چې نه ورا کړې ما ته کتابیه کتابی عمل نامه زما وای چې دا مال نه ورا کړې نو خبره ولم ادري نه پوه شوی ما حسابي اصل حساب زما یا لیتا کاش کاش کی چې دا مرګ کانت القاضیه وی فیصله کوونکې یا مرګ راغلی وی د نوم پیدا شوی نه خبر یا لیتنی كنت ترابا ما اغنا عني لرنک زمانه شي ان یو شی من مالیا مالی زما خو ډیر مال دنیا کې بل ملک کې میخو زما مالو د ډیر لوی مالدارم هلك عني ركش زمانه سلطانيه قوت حجت قوت او طاقت حجت هغه رکش دا لوی دنیا کې غزمانو کرانو په یوې شاری باندې دنیا اړولا وای شي چیف اف سټاف هم فلانی افسر هم فلانی بادشاہ هم وزیر هم داوم داوم داوم دور مالدار دا زم کې لاسونه گردن ته دا مجرم چونی سي کنه فورن ولا شاته دا لاس تړي وي دلته چونی سي کنه دا دو لاس ولا دلته وتړي په صادره وتړي په پړي وتړي اتکړی ورته غیبانه وتړي په فورن ولا دا لاس تړي دا الته بدا چل کوي ښا دا دې د قران شریف نه زده کړي چې دا ته تړي مجرم الله دا ته تړي او تاسو دا ته تړي دا اخر په څه پوي دل مفسرین ووی دا یو زنجیر دی ډیر لوی زنجیر دی دا خو او یا غزه دی وایي او زنجیر څومره دی طالبانو بذراع الملک په غزونو د ملائکو غز غز بوینو کل ذراع ار یو ذراع 70 باعا او یا کولا چره یو غز او یا کولا چره وکل باع هر کلا دته باع وي ګورخه دته ذراع وي دته باع وي كل باع ار کلاج ابعد ما بين مكه وكوفه لري د په ما بين د مکی او د کوفه کې د کوفه او د مکی په میان کې سور لار ده ها سور دریابونه دي سمره لار ده دا لري دا یو نو او یا با او یا دا دا دا کوم نه تر دې تړیا دا غس سر نه دوام هغه دنیا تر دې دا زنجیر نو مفسرین وای دی خلک ولا غزندیر واجو په دوبره ولا دوبره وي خونی خو دغلته ولا وباسه دغلته ولا وباسه د کا چرګان لیدلې هغه سیخ چې دا د دې کیږي هغه چرګان ته جوړ کا نو دا چرګان خړل هغه چرګان ته جوړ کا دا شی به نه جوړ کی قبلګا رحمت الله علیه به وی ټیک دا دی وزیر الوا په خیدا وزیر و نو چې دینه خراب شوی دا یو قسم دی دا یو قسم دی دا الوا دا یو قسم الوا د خوري هغه ویل دي مفسرین مونږ یې وو هغه به وینا دا مفسرین می چرته منډای ته تللی دي دا لوی منډای نه د غیانو میله چې ورته وای د غیانو دا دلته نی پنجاب کې دا نو هغه یو سوداګر ورشي یو سوداګر ورشي نو هغه درې سلور سو 1500 غیان میخي وخان اخلي اخلوی ته تاجر دی بل ملته وړي نو هغه چې سلور 1500 موګی ټکای یو کته دوه خو د موګو نه مدګاریږي یو جبل دلته خخ کی جبل ورته وو کونډي سر کې هغه سره یو خټه رسای دور وتړي دومره غټه رسای ور سره وتړي دی لاس نه غټي او بل آل ته یو میل اپ له حق کی نو دې ساروی اخلي هغه نوکر ته ویل دا وندر ته بوده غي ته میله کی وندر وای دا وی وندر لبوده نمبر پیو لګی په ساروی څنګه خې جوړ کړی الا وای دا وندر ته بوده دا هغه وندر دی ها دا هغه وندر دی او دا کافر هغه غوي دی هغه د غوي په شان دی هغه ته دن نه کوي هغه وندر کې یو تړي ښا دې به دې سره تړلې ښا نو هغه هم د فاتیر ویل هغه هم منو او زبان حال سره او د زمانه سره لګي دا چې دې وندر ته بودی نو هغه سړی خو ډیر ساروي اخلي چې موګی ته کو یو یو لا خو ګران کار دی نو یو یو لا نو اخلي هغه سره وندر سره غټه ور کوي بس ساروي بیا چرته نه کیدلی بیا چې ما دیګر شي بل راشي دوره دی پات ټول ساروي خپل سنبالي کې څه ورته درولې دا هغه وندر دی ښا دومره وګد دی 70 ذراع او یا غذا په بذراع الملائکه فسلكوا داخل کې دی دی کې واچوي ولي دې ته داخل کې انه کان او دې لا يؤمن بالله العظیم ایمان نه راړ په الله عظیم باندې نو الله نه من عبادت نه کو نه مالی نه بدني ولا يخد على طعام المسكين نيتي ذي ولا طعام المسكين ماني فليس له اليوم نشه دلرنن محشر کې اليوم په محشر کې ها هو نادل تک حمیم دوس مشفق ينفعه چې نفع ورته ورګي ولا طعام النبي طعام الا من غسلين مگر نه جوړ شوی د جهنم یان غسلين نه جوړ شوی د جهنم لا ياكله نخري غير الا الخاتئون مشرکان خطاکار خطاکار به خطاکار مشرک کافر دی فلا اقسم نو دا بوری دا تخیف ورکو دا د کافر دا مالدار مالدار نه دی دغه دی ښا فلا اقسم قسم ملي دلته قسم الله وکړو الله وی فلا حاجه الى القسم ومع ذلك اقسم حاجت قسم تنشته سره دین قسم در تخرم کلام زائده نه وای اک ذای لام ذای دا وای نو فاقسم پس قسم می دی بما تبصرون فاغه چې تاسو وی نه یې وما لا تبصرون هغه چې تاسو نه وی نه دا غینا تاسو غوسه نه وی نه سی وی نه انه دا قران لقول رسول الكريم دا قول الله قول الله تعالی دی المنزل على رسول چې نازل شوی دی پر رسول باندې کریم معزز دی وما هو نه دا رسول یا قلیلا تاسو لږ تذکرون نصیحت اخلي تنزيل منزل من رب العالمين د جانب رب العالمين اته څنګه پیغمه ګوريونه ولو تقول علينا دی بوي پیغمبر ته رسول پاک دی تا د ځان نه جوړ کړل الله وی ولو تقول علينا کچری افترا جوړ دروغ جوړ کړو په ما باندې قول کړو په ما باندې بل یمین په قوت سره که پیغمبر په ما یو خبره کړې وې ما بده نیولو پیغمبر په الله باندې دروغ نه وایي ښا نه یو حرف کې نه یو کلمه کې فرق راوړي نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نه په قوم باندې نه ډیکټیټر دی پوه شئ اني حق دو لغو پری خلې دي ثم لقطعنا بیا به قطع کړو منه د دې پیغمبرنا الوتی شارق وتین ستوي دا شارق ورته وي دا چې کټ شي انسان بس مرشي ساتي وزي دا حرکت خو په غشارک باندې شارک ورته موږ ووخه انقطاع ما تصاحبه انقطاع کل کل د خبرې بیان شي کوله ښا فما منکم نشه تاسو من احد یوتن عنه د الله تعالی نه حاجدي من کول کې خلاصي من کول یو خلاص ان وانه دا قران لتذكره النسيت للمتقين فرد متقيان وإنا لنعلم الله إذا بيجنم أن منكم بعض الثاتنا مکذبین تکذیب کوي په قران قادیانه به پرویزی به سرکوزی به وانه دا تکذیب ده لحسره افسوس به په باندې ندامت افسوس على الكافرين په کافرانو باندې بیا به جاری او ځان به چقي بل چکونه به په ځان لګي يعد الظالم على يده وانه دا حسرت دا ضمیر حسرت ته دی لا حق اليقين لا حق دی یقینی دی دا حق دی رښتیا دی یقینی دی چې کافر به دغه شان جاړي ښا دا حق دی یقینی دی اوس د دې حسرت نه بچیږي په سبا باندې د دې حسرت نه بچیږي په سبا فسبح باسم ربك العظيم فدی به بچی دا د کافر دی وای نه د انځوان نه وای سکان نه وای کافر نه وای يهوديان نه وای فسبح باسم ربك فدی به بچی د حسرت نه د عذاب نه فسبح پاکی بیان وای نوم د رب لچ عظیم دی پاکی بیان وای د شریک نه نوم د رب لچ عظیم دی طالبانو په دې سورته حاقه کې الله اثبات د قیامت وکړه اثبات د قیامت چې راشي او د قیامت حال واوري قیامت را روان دي الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه اچھا چې تکذیب کړو دا غي انجام دی وکړه مسلمان په مزو کې د تبوي خرسکا کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم فی الايام الخال فی الايام الخالیه ورمدی کو سریا تاج روزه د دنیا کې روزي نه لري قران ته ناس دی ګرمای کې او ګرمي ته رولا اوس بل وایي نو دې ربط لما قبل سره سره طالبانو داغي کې سلور مسلې ذکر کې مکی صورت توحید رسالت تخفیف بشارت حاصل راوت لا اله الا الله دا یاد او د دې صورت ربط ما قبل سره ده چې ما قبل سره ادارت ده مخکې صورت کې تخفیف ورکو چې ول تاسو دا نه منئ چې برکت په دنیا کې او برکت په آخرت کې الله ورکړي نو اوس ورته الله سره شریک جوړوي په برکت کې اذا موږ د خدایان برکت ورکي برکت ورکون کې یو الله دی ښا استاد خدایان ځان نه دي خبر نو بل بس ورکي ها نو چراغ مرد کجا آفتا زنده کجا بمی تفاوت را از کجا استابه کجا دلته کې اوس دا صورت نازل شوه پس د حقینا واقع شو قیامت واقع کیدون کې دی او دا سرکوزه سوال کوي کله به قیامت دا دومره آرامي دی دا د آرامي توپ ته خیال ښه اے آرامي پیژنې دا د آرامي ښه ندر بن حارث سأل سائل سوال کې یو سائل ګوټه دا دې ته دا ندر بن حارث ته بسم الله شروع کو په نوم د الله الذي اخبر عباده بالعذاب چې خبرې بندگان خپل په عذاب سره الرحمن بنجات المؤمنين رحمان دې په نجات د مؤمنانو رحیم دې په الاخرت او رحیم دې په اخرت کې دا کافر دا نه مني سائل سائل سوال کې یو سائل ګوټه سائل ګوټه وایا دې د خريزي ته ور دې سوال کوي سال سائل بعذاب واقع فعذاب واقع کی دن کی ذرا انکار د حق کی ندر ابن حارث لخوا هر یو کافر دی اوس دا څه خدای منشته دی سوال کوي او سائل ګوټه یا تنوین د پاره تح تعظیم کا سال سائل سوال کوي او ډیر لوی بڑا بدمعاش او ډیر لوی بڑا بدمعاش دی خوشي زما کورسای وای مضبوطه ده زه مضبوط یم تو مشو مغرور بر حلم خدا تیری گیر سخت گیرت مر تو را سائل سائل سوال کی او سائل ګوټه مونږه تحقیر کی وو ته تخریری سوال کی تو ګورا چوټا مو بڑی بات بعذاب واقع فعذاب واقع کی دن کی سرا چا باندې بواقع کی للکافرین په کافرانو له تلو دا نه دی عذاب لره دا پکون کې راضی به عذاب من الله د جانب د الله تعالی نه دا سي الله ذل معارج چې صاحب د پوړو دی معارج د پوړو ته ویخه من سن الدنيا لو سعدا في غير الملك یوم تکون السماء فارد کې چې وبګر دی اسمان کل مولی پشان دی خیر د تیلو کل خیر د تیلو داسې نازک بشي کل فزت المذابه دویم داده پشان د زرو ویلی کړو شو خیر د تیلو هغه خټی شي او را غورځيږي او کل فزت المذابه او لکه زر چې ویل کی نو هغه وبشي کنه وتكون الجبال شبغرنا كالعين پشان د وړای زمبل شوی كالعين وړای ته وي اسوف المندوب هغه ډینا ډک باندې ته وړای نه وي وي داسې به وړای واله کنه تاسو لیدلې چرته کنه هغه وړای په هغه باندې ذره ذره کی اوس خو ماشينان راوتل دومره ودی شي ویلې مع انهم يبصرونهم سره د دین ویني په غټو غټو سترګو ورته ګوري او دومره نشي ویلې چې سهال دی دومره سختی ده دومره سختی ده ها دا سختۍ ته اشاره ده مع انهم يبصرونهم يود المجرم دول وغني کافر مشرک لو يفتدي دوس بغني مجرم کافر مشرک انو لو یفتدی چې د فدیه ورکی من عذاب یوم اذن د عذاب دغرنه ببنیه په بچ دا بنی الواد دا الواد ما ټول والا خو ما خلاص کا وصاحبتی په خدمان دی دا خدمه والا یا الله په فدیه کې خو ما خلاص کا واخی په رور دا رور می واخله خو ما خلاص کا وفصیلتی قوم قبیله ټول قوم قبيله زرته ندي دو زر دي قوم قبيله خلوي کنه قوم قبيله دا والا خو ما اخلاص کا التي اغا قوم قبيله کله تو وی چې عند الشدائد چرته بده ته پني د شدائد سړی سختی پیراجی کلیوالو ته وای کنه راشي وي ومن في الارض جميعا هغه چې په دې زمګه یې ټول جن انس ثقلین دا ټول واخله خو ما خلاص تا ثم ينجي بیا نجات ورکړي چې دلرا نفسه عن العذاب نو الله وی کلا نه نه نه نه نه کلا نه دا رنګ نه ده دا کوم ځای غستې شي تا ته قران پیغمبر نو درغله هر څه باندې درته ویل شو علما درته ستړي شو کلا نه نه دا شي دا نه په معنا او دا چې اپل کې نه په معنا نه نه نه نشو ادي په لکه کلا حق دا ودا کلا په معنا دا حق انها لغوا دا په معنا چې حق کې دې په لوي لګي اجي نه په معنا کې نو مخ کې تر وي لګي دا حق دواړه سره کلا دواړو غاړو ته لګي وي کلا نه نه نه دارم نه کلا حق دا انها لغوا دا عذاب د جهنم ته لغوا لدوا لهب خالص ته خالص لمبی دي دا سي لمبی دي نزاعت للشوا یستون کې دي سر د سر منی تا سر سر من ډیر کلک د طالبانو تاسو خیالي کنه بالټه پدې کې دي بوجای پدې کې دي هر وړي دا کلک ډیر سر د سر منی تدعو دا دوزخ به جذب کوي الی نفسي ځان تراکاږي به تدعو تجذب الى نفسها دي خدري الدوام الله واجرني من النار خدای دوزخ نه دوزخ تعالی یو سره تا سره بغض دوزخ خو خدای میرا ویلې لري کا ما دې مرا ویلې نو دا وایي کنه چې دوزخ خو چې میرا ویلې ادري ذا لواي الله معتيني الجنه الله معتيني الجنه الله معتيني الجنه نو جنت یو سره تا سره ډېر مینه نو جنت وای راي ویلې تدعو بلی به تجذب الى نفسها معنا به دا کې جذب کوي به خپل نفس راکاږي به خپل نفس دا دوزخ دې دوزخ کې مقناطیس ته سمخه راکاږي سره ځان هغه څوک ادبره چې شاکری توحید ته هغه راکاږي مسلمان نه راکاږي ښا مسلمان نه راکاږي فاوعا فامسكه في الزور في خيده په ضرب کې بین کې خيره بل وطن بین کې خيره ښا دلته کې خلک قبريږي انو الته یې خيره اوس الته چې چای خي نه پاغي باندې هم خدای خبر کړ او دوی دا چای خي دی الته نه راړي د دې باندې نصیب کیږي ښا دا سرکوزه ودغه یو ډوړای خوري کدی مالدارو د خپل مال نه صحیح زکات یست خدای شته کتا غریب سره لیدو نو وو نو وو ما ته پته ده نو وو بالکل ځکه ما ته دوره پته چې دومره خلکو مال بار پروت دی په کیربونو ایربونو روپو ادا دلته چې ورته خدي دې کارخاني حساب باندې کې هر کال و کارخانه ته حسابه چې څکه الله دې لسو کروڑ ده د لسو اربو ده دا نه زکات او بعد بلکې الله دې دولسو اربو ده دا نه به وباسي وښوي بل ته وای دا کارخانه په سو اخلي چې هغه درته صحیح قیمت وای دا نه به زکات او بعد وښوي دا څه نه دي دې دې تنستا بوده دواړه خوري نو کدی سم مال زکات ورکوي خدای ته کې غریب سړی وو ټیکس تاجت نه ویل حکومت ته مالدارو او ټول پټي هم ټیکس اخلي هم زکات کټ گئی دو ظلم کوي ټیکس هم اخلي زکات هم کټ گئی زکات کیږي او کنه کیږي ځای کې د علما اختلاف دی چې علما سوي مفتیانو نه تاسو کوي نو دا مطلب دا دی دی نور کوي ښا نو چې نور کوي نو خدای پاک په داسې راولي چې هغه په هغه په ټیکس پیو لګي ټیکسونه پیو لګي خو د ټیکسونو والا راغلی دی ښا دا حکومت د ټیکسونو دی صرف دی به خلکو نه دا مالونه وباسي ځکه دای جمع کړی دا هم غلی دي کنه نو دایم جمع کړی دي ان دې به ټیکسونه وباسي ابيجلی بګرانای ګور میګه نیمه دانه خوري جمع کوي څومره ډېری ادا انسان سوره خوري په ټول کال کې درې منه غنم نه خوري او جمع کوي دومره چې او هو هو هو بیا پکې ګنګټای وشي هلوان اذا مسو شر چې مته کې د شر بیمار شي وغیرہ جزوعا فریاد کوي صبر نه کوي واذا مسو خیر چې مته کې د مال او فائدہ راشي منوعا منکی حق د الله ندا بیا نو چې دا خدای در باندې رحم وکړي نو بیا نه ورکه هشي ني درته نو حریثه خو شي نو حریث ما جوړيږي ښا حرس نه دی حرس ناکاره شي طالبانو مې حرس کین نو کونډه کې ونخلي چرته به ونخلي دا الا المصلين مگر موږ کې اون کې داسې نه دي دا استثناء دی سره لګي ښا الا المصلي مگر نموز کون کی اغي اذا مسه الخير منوعا الا المصلي دا دې ځای سره لګي مونږه دې ځای سره نه لګو طالبانو مونږه سر سره لګو سال سائل بعذاب واقع للكافرين عذاب واقع کی په کافرانو باندې الا المصلين دا سوایا استثناء من قول کافرین نه والذین مؤمنان مزولین آګتان هم لفروجهم دی لفرجون خپل حفاظت کوي چې بل نه پریدي نو خپل فرج حفاظت وکي او بل به هم نه پریدي الا علی ازواج مگر نه په بی بیانو خپل باندې او ما ملکت ایمانو یا هغه چې مالکان شي خلاصونه دي فإنهم غیر ملومین دی دې ملامت پایږي وسننها وآدابها دا ټول پکې راوړل اولائک فی جنات مکرمون ایو په جنت کې معزز ډیر مکرمون وي په عزت کې بناسي اثبات رسالت کې طالبانو رسول پاک به چې قران شروع کنه نو دي کافرانو برادونه کړ راشي وچ بیا سوی راشي چې بیا زمونږ د خدایانو بد سوچ جنگ ور سره کو منه کو به نو دوی په را دونه شو فمال الذين سيد پارا کفارو کفرو چې کافران دي قبلك طرف ستا ته رسول پاک ته مهتعين تیز را دي وناظرين اليك النظر کوي تا ته عن اليمين خي طرفنا وعن الشمال د ګس طرفنا خي او ګش وي هذا رستو هذا بل فريق عظيم دالي دالي حلقي حلقي را روانې ډلې آیت مو ایت مساتی کل امرئ هر یو سره منهم د دینا ان يدخل جنته نعيم چې داخل بشي جنت نعمتونو ته کلا نا تم باندې نه کی خانه خیالي پولاو باندې سره نه مړیږي ښا خیالي پولاو باندې نه مړي کلا نه ان خلقناه ما پیدا کړی مما داغه منینا دا منی ده يعلمون چې دی پیجني مما يعلمون اغه منی چې دی پیجني هو ليس سبب دخول الجنه چې د منی نه پیدا شوی دا سبب د دخول د جنت نه دی چې باندې منی نه پیدا شي به د داخلي جنت ته نه الله وی دا نه سبب د جنت ته داخلي دوه ولي سبب د جنت داخلي دو ایمان دی فلا اقسم فلا اقسم برب الماء نو لام زائد دی لام زائد مو ای دواړه طریقې مې تقولي ښه فاقسم نو قسم دی برب او فلا اقسم فلا حاجه الى القسم ومع ذلك قسم دی رب د مشرق او د مغرب یعنی قسم دی په ذات خپل باندې دا مطلب الله به کوي دی آیاتونو سره ټوګي کې اسلام دین سره حتا یلاقو یومهم چې ملاقات دې راځي دې سره الذي اغرض يوعدون چې دې سره وعده کول شي یوم په دغه ورځ کې خرجون چې خارج بشي من الاجداث د قبرونو نه سراع په تیزه سره دې قبرونو وداتې تیز راوځي دقه شان واخرت کی جهنم ته دوی ښه هل تبدات یو حتا یلاق یوم الذی یوم یخرجون من الاجد دافی د قبرونه سراع پتی ځای سره داسې پتی ځای وروزی د دنیا تشبیه ورکا کانو الا نصب لکه سورته یوفدون قیلول شي ادویم نه مخکې هغه ځای به تا یو نخه کې خدا نو دی به وی دا کدی له تاول رته کې زبا ول رته نو دو به کو چې څوک به نخه له ورسېد له ول ان انعام به هوا غوسته هغه نخه ته مراد دي بوتان ته مراد دي دای ته مراد دي خو شي دا ټول ته مراد دي ښا دا چې چیز ولي چې وبلل شي دا بیا صاحب لکه اور به ورپسې سم اچابک د ملک تخبیه کانهم الى نصب يوفدون خاشعه ذلیل وی افسارهم سترګې نه دی کله هغه سترګې وی نیولې دا خوشي ترهقهم مسکړي وی له ذلت خوارای ذالک اليوم الذي دا غرز كانوا يوعدون جدي تر وعده کول شي تر وعده کول شي دا غرز ښا اوس یو پیجنده دا اغرا شو اثبات د قیامت هغه په کې وګو ها اثبات نو ته اثبات د قیامت راغی طالبانو د مکذبین حال درته بیان کو ا د مسلمانین عقیده عمل د مسلمان درته بیان کو زائد مسلمان بیان کو ها زائد مسلمان درته بیان کو اولائک فی جنات مکرمون ا دایو پس کیو آدم ثانی دی وګورئ هغه دا مسله بیان کړی او اهل مکه عرب عجم څنګه تاسو انکار کوئ تاسو څنګه انکار کوئ نو دا عربته دا غي تر لګي چې نوح په ما قبل ترى چې وګوره عذاب عذاب د الله تعالی دی ترقی کې التوي قبل کې یا چون دلته کې ترقی کې ښا دلته څنګه التا دیو غاړي ناراضي د بل غاړي ناراضي عذاب بشي عذاب بشي دلته ته عذاب ترقی کوي ټول می علا کړی دي قبلا نور خاطه کتب نیلاو پکې نو چې کم کافر هغه می هلاک کړی دی ولی نیمن لا اله الا الله نوح نجی الله دای نه منو چې دای نه منو نو خابت پکې نو ټول می هلاک کړ نو که تاسو دا نه منئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو هلاک بشئ دا ورته نوح علیہ السلام قصه دلیل نقلی ورته بیانې ښه نازل شوی د پس د سورته نحل نه نحل نحل کې الله تعالی انعامات بیان او قوم د نوح علیہ السلام باندې الله انعام کو چې نجات ولا ورکو اجي چا نه مننه هغه غرق او سورته نحل کې انعامات بیان شوی دي دلته په نجات نوح علیہ السلام سره کوم نجات مونږ ته په بیړای کې هغه ته هغه انعامات هغه نصیب شو او چې هغه نور سر کودو نه منه هغه غرق شو هغه سره لګي او دلته کې وګوره د یو غاړې نه د بل غاړې نه عذاب برازي او دلته وای نوح عليه السلام ټول قوم می غرق کړ تمام به د مؤمنانو نه نو مؤمن بدلته بچ کیږي او قیامت کې با بچ کیږي بشارت شو لکنه چې رحیم دې په مؤمنان له نجات ورکړي دلیل نقلی دې په توحید باندې ښه او مشرکان مکه عرب دا مسله خو نوح علی السلام بیان کړی دا تاسو نیکه بیان کړی ولې دې انکار کوي وګورئ ان ارسلنا نوحا الله وی مولګ نوح نوح نو عبد الغفار عبد یا یشکر یا بلو نوح ورته ځکه په لقب جړل به په قوم باندې یعنی نیم سو کال بیان کړو الى قومي قوم قلت انذر قومك جو يرو قوم قل من قبل ما قدير جراشي عذاب اليم قال وی يا قوم اي قوم وي نوح عليه السلام يا قوم ذتاوسا اي قوم ذتاوسا نذير مبين يرون کې خارم ان يعبد الله توحيد قبول کې الله تعالى واتقوا تقوا وكي واتيعوني تابعدار شي زما د دين هذا وصيت یغفر لكم بخنوږي تاسو د ګناونو تاسو و تاسو ويؤخركم ارسلك بلا عذاب الى اجل مسمى يتي معلوم پوری ان اجل الله هغه نیټه د عذاب د مرګ چې الله مقرر کړی دا ان اجل هغه مرګ د اجل چې الله مقرر کړی دی دی توحید قبول کی اته بخناو کې دیتا توبه و باسی ته بخناو کې دیتا چې دی توبه و باسی توحید قبول کی نو جعلوا اصابع مغرد ګوتې خپل په اذان په غوګونو خپل کې چې د نوح علی السلام دا خبره پیونه لګي نو وکي لالا تبلغ دعوه التوحید فی اذان په غوګونو خپل کې غوګ کې ګوتې ورکی فاستغشوا ثيابهم اواغون دي جامه یو یو ته مې پټوي ټولو ته مې وي ورته مې وي فقلت مې ورته استغفروا طلب د بخشش کوي ربکم درخبلنا توبه واسي استغفروا استغفار وایي ربکم رخبلنا پنځه شپږ فائدې دي طالبانو شمارې انه کان غفارا دا الله تعالی بخون کې دی یو اوله فائدې دا د بخنه دغه انسان د ژوند مقصد ته دی دیمه فائدې باران وي په باران مکه تازه او په استغفار باندې انسان صفای د ګنا نه په باران باندې مکه تر او تازه ناغه خون کوي اته چې ګنا نه کوي نو خون کوي ته چې ګناه نه کوي ډېر خوند کې پاک لګي او هغه چې مکه تازه نو ډېر خوند کوي دا ځکه باران ورپسې وي ښا د باران د استغفار سره څه مناسبت ده چې ته بخشش غواړې د ګناه نه پاک نه خوان کې کنه نو چې باران شي ازمکه تر او تازه نه خوان کې کنه نو تبه مخوان دي د خوان دي ازمکه به دې مخوان داري افتونه بني افتونه بني مصیبتونه بني دا ځکه ورپسې وي طالبانو بل پاس تغفار سره ستاړه ژوند دی شو چې ایمان دی راړو نو انسان لړ ژوند دی شو ژوند دی شو کنه مړو اول اول مړو کافر مړو ښا نو دی ژوند دی شو ځان پویوي په لغونتا او په باران سره زمکه ژوندې کیږي استغفار سره زړونه ژوندې کیږي ګناونه تیری خیر الخطائین التوابون الى الله دا ځکه باران ویخه چې خپل مناسبت دی ورپسې ته دی او فصل ډیرو شي نو ډیر خوراک کوي سم خوراک کوي خبیا لکه میوه وشوي پاو غنم جوار هر یو شی وشو خوراک ډیر کم میوه ډیر بیا مواله نو وبدینا نو د کی وینه ډیره پیدا شي نو وبدینا زامن دل درکم خا می اموال په یو باران سره مالونه وبدینا زامن زامن په استغفار کې پراتی دا وایي وایي او به نو چیږي دا شپږ فائدې په یو استغفار کې ښا طالبان دا یو شپږ فائدې په یو استغفار کې او تاسو ورته وګورئ حسن بصري رحمت الله علیه لبسوکرال جی دکان نش استغفار وا یا الوات خبر نه استغفار وا بل براغ جی دنیا گزاره مې لګه تنگ ده استغفار وای بل بوي یره جی فصل می سمې نه خوري څو کال وشو استغفار وای یو مرید ورته یی پیران خو جدا دی یا شیخ ته ټول ته دا یو استغفار تیمم نه بوج غندي خدا بوج ا مختشوت الو دشوت هر چا تاسو استغفار خې هغه ورته یې قمقلا دا آیات ورته وی سلې کړو خو دې کې ټول پراته دي کنه دې کې ټول پراته دي ور او یریدم او یریدم ټول دي عوام ته او دا دا عوام ته ولې نه خې طالبان ته وای نقطه خې عوام ولې څه چل دی لا پس نه چې خدای ما په دې جهنم ته بوزي ورونو چې کله پیسو تاجتی ستاسو پیسو ته ضرورت ډیر سړی تنګي کله کله کنه طالب څخه پیسې ني اجزانو څخه پیسې ني نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم زروي حي لكنا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي لكنا تبع حي لنا وای تبع حي لوای زور سره وستا مالی نو ما دا غینه تاسو کو دا چاله دا پیر له نه ور دي دا نه مولا له ور دي نه پیر له ور دي وره ها ته پیر صاحب خبر ده نه مولا صاحب خبر ده دا دا غي کمال ده دا دا غي هغه یو جدا فراست ده او شي اتقوا فراست المؤمن نما دي تاسو کو مې دا وجه خراته وایا کنه تی وجه ته کې په زوري وایا کنه نه نه ما ما ته وجه وایا وی وجه دا دا دا ظرف زلره دا ظرف زلره اما لفظ لره دې سړي له مال راځي وشوي طالبان نو چې کله تاسو مال تاجتي کنه انو زور وایي زما خو چې کله پیسو تاجتي نو سوزه له زور وام ډیر تیخ وام او چې کله چې پیسو دا یتي ان پتی اوسو د زورو دي کې څو پیسې راغلي تاسو ته چل خیم دا خلک کلی ونی دی وي دي ټول رونو خوينو ته اجازه ته ښه دي خوينو ته مې اجازه ته دي رونو ته مې اجازه ته کلا ظلمانه در تمام یقین ساتي ما په ازمیخ کړی تاسو ته ما د ازمیخ شی وخوخه دا یا ساتي بخل ځکه شوم سړی مې ډیر بدی شوی د شوم د خدای دشمنی نو یری د ما نه چې خدای په دې جهنم ته بوزي وایي دا جزان وایي کم وختو خو پرېز زکه ګوره پیسې به راځي دلا یو به دروغ نه وای یو به غیبت نه کوي یو به حرام نه خوري دا درې پرېز دي ښا بیا ته وګوره چې مال مالک نه ناشته په میره کې ناشته طالب درځي یو ډکی لاندې کې نازمیخ کوال ته درځي لکه دا یاد ساتي دغه دنیا خو تعالی پسې ګرځي ته ورپسې مګر دا دا خو تا تابع ده من خدمني فخدمي دا حدیث یاد ده کنه تاسو نه یې دی ارز پر اوس یې پوه شوي کنه دا استغفار کې دا نه مولا صاحب لور دي نه پیر صاحب لور دي ما درته وقوله دا قبله غا صاحب نه چې چا د کړي نه هغه درته وای بل شاء الله دا نور دي ښا نو تاسو یې داسې وای چې خدای پاک ستاسو دنیا گزاره خی کنه زی خو خپل ارره د استغفار یو پینځه سو ځله وام خو غیر د دینه کله داسې وام کله داسې قوام نام عادت معمول می دا ده معمولات خپلی کنه معمولاتو کې زما دا ده نو تاسو مو اجازه ته درته کور کې خې لوی واړی وای صورت واقعه مکدا کوئی دا وای ریش دا خلک خدای مالدار کی دا ظالمان په ټکسونه لګي موږ ورته داسې شی خو چې د څخه خدای راولي موږ د ټکسونو نه بچو ښا موږ درته دا د شیخ یې بیا دې لګې ټیکسونه طالب راضی ته تسکه نو شي هغه موږ د مرګي او صلی الله وایي کو نه وشلې ده په صلی الله باندې خو دې خله نه پاکيږي تا خله په صلی الله پاکيږي اول خو دې خله پلیته ده خوراک پکې پلیت دی غیبت دې کړي دروغ دې ویلي دي فكما خلج دروه تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به داغه د خلید بدګوینه ملک یو مل لري تخدید رحمت نو درو غیبت حرام دا درې پرېز پرېز کوی ښا پرېز به کوی کنه نو سخت لکه دا ورخه اته نه چې نو سکه شکو کوي شکو نه کوي تاسو نو سم درته خوله چې د پاکستان کې ګرځا چاله نو ورځي او ما درته وقوله خلک کیمیا په دې ګری د کیمیا بچی دا کیمیا ده کنه په ناس ناس ناس او کیمیا راضي بدله کرانه ل بیا ما په ګټو لراشه په پال به درې کېخه درو غیبت حرام دا درې پالې دي او که تعالی را نقل دنیا نو ما ګټه را واخله مولا هم په ازمه ما په ازمه خړې نو تاسو ما تجربه شي شي وخه الله دې تاسو له همیشه ډیره دنیا درکې چې خد دین خدمت کوي د دین د پاره خدا خدا د دنیا چې تو خدا د عقبا دا خو د اخرت د پاره ډیر خشه دی الله تعالی دې منګه تاسو لا استقامت راکړه نو دا استغفر الله کې فائدې باندې پوه شي دا شپږ فائدې طالبانو ادا سدی وی باقی زمونږه دا به درته وایم که خیر خدای دې زمون تعلق قلبي او روحي دواړه ساتي دا به ساتي که خیر اوس ورپد لا شپږ فائدې دا شو طالبانو ومه فائدہ کومه ده ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نبي الله تعالى شو عذابي دا خلق او دا استغفار وای حضرت عمر په خپل دور خلافت کې تقریر کو خلق تبوی و خلق واوري دو سبب دي نجات من څخه دوا یو را نه لاړ چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم او یو را څخه دې چې استغفار دې دا وای خدای پاک د عذابونو نه بچ کی دا ټول مؤمنان د پاکستان د استغفار شروع کی خدای به دې کافرونو واړی دا کافر به بل غاړه ته کی مردار به کی خو کله استغفار وای هغه استغفار په استغفار پیژنې نه نو زمونږ یو وزیر هغه له قل هو الله احد نه ورته وته خدای دې به خدا دا خو ما شومان له ور دي اته له نه در دي وای شي دا کې پاګلان دي ګرب میرو سګ وزیرو موشیاں دیوا کنن منی وا بیا وینه شو بیا غوخه شو بیا ورته ډوکی رال الاطوار فخلقنا المتعه عظام التلرشه الم تر کیف الم تروی تر خطاب اهل مکی ته وای الم تروی نګوری کیف خلق الله سبع سماوات طباقا سرنګ الله تعالی پیدا کړی دي او هو اسمان طبقه طبقه بعضها فوق بعض اظهار الدرجات الرافعه دا دې لپاره اظهار الدرجات الرافعه جعل القمر اقبض ولی اسپومه فیهن پدی اسمان کی نور فیهن نورا پدی اسمان کی نورو وجعل الشمس اگردول الشمس راجا دیوا چراغ دیوا تویخا ذکا القمر مقتبس من نور الشمس لا سراج ورته ذکر یو دیوی نه بل دیوی لګی کنه دا ته اخلي والله انبتکم الله پیدا کړی تاسو من ارض دزمکینه مون ټول دزمکینه پیدا یو ښه نبات په پیدا کول سره بیا الله پیدا کی روبه باتی دغه ګوندو براو باتی ان انبتکم نباتا ثم يعيدكم بیا ممعات کی تاسو فی په دې ځما کې وای خورجکم خارج به کی تاسو اخراجا خارجول سره للجزاء دا د محبت د پاره وخه هیڅا وشا سره محبت نکو نو ود بوت لبلړ نو محبت په وسره پیدا شي ولا سوا نسوا یو سره به یریده کنه ان بادری بنو پکې نشو سوا شجاعت د پاره وته بوت مشهور ولا یغوس ان یغوس فریاد رس یغوس پر یاد رسته وي وي زرق سوال قبلي ويعوق يعوق د منی د جدایي د پاره ونصر نصر ګرګس ته وای د ګرګس عمر ډیر زیاتی دا گنجای نه دا گنجای اته سو کاله عمرې وسو اته سو نو سو کاله عمرونه یو مرغای لګ موږ ته گنجای و وټو وای شو ان دومره عمرونه یې خانه د بوتان جوړ کړیو او دی لبتللو نو الله تعالی وی وقد ادلوا فدې گمراه کړی دی بوتانو کثیرا ډیر من الناس د خلقنا ولا تزيد الظالمين ان زیاته کې دا بوتان ظالمانو لره کافرانو مشرک الا ضلالا مگر گمراهي گمراهي نو شیطان به پکې ناسو هغه ورته خبر ورکوله جواب به ورکو خبره به ورکوله ورا نو دی به وګور مونږ ته دا وی مونږ ته دا وی شیطان دې رانه کوي ښا شیطان دې بیا ترانه کوي نو تا دې دا دا کړ په دې طریقه باندې اباځي وای دا خلکو دا خلکو نمړو شو نو دا غي په ځای باندې دا غي مجسمه جوړ کړې شکلونه شکلونه جوړ کړل نو بیا باقیلت نو شیطان په پکې ناسو نو هغه ولا आवाज ورکو وجوي دا خلکو دې دې نه بوتان او تاسو ته یو خبر کوم ما ته وای یو ولی دا ویلی چې ما ته سیده ولګوي دا خلک دی باباګانو ته سیده لګي دا خلک رذیلان دي کنه دا خلک رذیلان دي دی دا الله حق نه پیژني د بابا حق نه پی بابا جته خو دوا وکا او محتاج د دوا ته هل تلرش عبرت واخلا عبرت دی واخلا لکه نصیحت راولا دا نه چې ته بابا ته سیدی کې نه دی سیدی کې ورته سیده به د الله نه بل چاته جایز ده دا جاهلان خلق دي دا پیران غرق دي ته پنجاب پیران د خدای تبا کی هغه دا غي جوړ کړی دا سیدونه ښه ادمره علو کې لکه نصاراو د يهوديانو په محبت کې چې سیو بخو هغه بخوست طریقې سبق وو یو نه پریدو ټول ته بخو څه کمې نه راځي زمون پیسې کې کمې نه راځي هغه یې سم الله رسي ټول مؤمنانو ته به خاصه کمې ستا پیسې کې نه راځي ښا واجلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا اما خطيئات بعد دخل غناون لين اغرقوا الشرك غرق شو پوچه باندې وبنيشته پوچه دی پیدا لیوانه څه ته وای دی ته ارشا پوچه جوړول او بو خو ذات نو تصور نو الله ورته ته دا چې جوړو دا او دومره لوی بیړای جوړ کړه خو شو درې سو غزا ادیرش غزا هغه عمق یو او سوره پلنه وا وای شو څومره درې چته وا درې چوا درې چته ونه دای جوړ کړ الله تعالی ورته وی ته دا جوړوخه نو جوړه کړه نه به ولا یلد نه په اوس دا چې وخت ډوبې دو راغې اخر کې نو نوح علی السلام دوا کې رب اغفر لي اے رب بخنو کې ماتا یو یا پټ ساتي مال را رب اغفر لي تر کې اولا معنا کو رب اغفر لي پټ ساتي مال را د ګنا نه ولی والدی مور او پلار زماته کانا مسلمین او مسلمانانو و اسم ابي ملک لمک یا ملک و اسم امو شمخا بی شمخا بی د مور نمو لولی من دخل بیتیا تو چې داخل شې دی بیړای تا بیتیا السفینه او مسجدی زمون جمعات ولې تاسو توحید نه منئ آدم ثانی نوح علی السلام ته آدم ثانی وای آدم ثانی دا مسله بیان کړو زناور بچو تاسو نه منئ و منئ دا اوس وای وای دا څنګه جنوم جن پیریان منئ پیریانو دا مسله بیان کړی دا نو دا بل دلیل نقلی دی دا دلیل نقلی دا دلیل نقلی مناسبت دې دلیل نقلی شقه نوح علی السلام دا مسله پیدا کړې چې پیغمبرو پیریانو په کړې چې تاسو یې نه وینئ بسم الله الرحمن الرحیم نزول و بعد الاعراف دا سورته جن نازل شوه د پس د سورته اعراف نه اعراف قلی ته وای پوښوي او دا جن په دې قله کې راضي مون سره دا جن به مون سره ښه حق خبره ده دا چې جن به یې په دې دې په خبره کې نه جن به یې جنت کې جن مکلف دي مکلف دي دی به یې مونږ سره نو دای دلیل نقلی پیش کوي ښا بسم الله الذي احيا قلوب المؤمنين بالقران چې ژوندۍ کو زړه د مؤمنانو په قران سره په قران زړه ژوندۍ کیږي الرحمن على الجن بالاسلام چې جن اسلام راړو الرحیم بتبلیغ الرسول او رحیم دې په تبلیغ چې پیغمبر ورته تبلیغ وکړو قل اوحي اوحي الی وعی کړی شوی اثبات رسالت قل کې قل کې اثبات رسالت را طالبانو قل ورته اوحي الی وعی کړی شوی ما ته انه استمع چې وګ کې خو نفرون یو سوتنو الى الجن دې په تهامه ځای کې ښا پناه غوښته برجال من الجن په سړو مذکرو د جنونه نو چې په یو میدان بتل کنه نو هغه میدان کې به یو دشت و پای بتل نو आवाज به وکړو و مشرانو د پیریانو دي کشرانو مونږ ته مرا پری دی دی مونږ تنګي چې دا به ویني د جنو لبلا رهقا سرکشي وګوره موږ بني دم امن غواړي دی بلا سرکش شوخه دا سرکش دا به ویخه رهقا دا به يعودون برجال پنا به خطب هغه رجالو هغه سړو مذکرو د جنونه ان ظنن ظن په معنا دی یقین دی ان په دې سره ظننا موږ یقین کو ان شاء الله لن نعجز هرگز به عاجز نه کې الله تعالی خلاص بنی شي الله تعالی نه فل ارض پزما کې ولن نعجزه هربا هرگز به عاجز نه کې دی الله تعالی لرا هربا د جهت تیختنا سو په الله نه خلاص نشي نه بو تختی وان لما سمع اپتی سر منګه خامخا چې واور منګه هدا قران رشدا نو قصد وکړه د هدایت او د خیر وما القاسطون ارج کافران دي فكانوا دي دي لجهنم خطبا د پاره جهنم خشاک جهنم خشاک دي د پاره کتاب کلام الجن خا کلام الجن تام شو طالبانو پیریانو داسې وعظ کړو نصیحت کړو و د دغه بچو کده بنیانو نه مني د پیریانو خو مني کنه نه نه د بنیانو مني د پیریانو مني څه بلاګان یې وي وان شان ده لو استقامو الله رسول پاک ته وي وان شان ده لو استقامو کجای قائم ده اهل مکه على الطريق په طریقه د اسلام او د دین باندې دای په دین باندې کلک وي کلک وي لاسقینا ما ان غدکا نو سکول مې دې ته او بخوږي مظلوم شه طالبان خوږي وبډي نعمت ته شکر واسي چې اوس کوي کنه نو شکر وباسي وګي او به لوی نعمت ده ورته دې ایمان راوړې ما بدای ته او بخوږي سکلي او موږ له الله خوږي ورا کړی دي کنه نو موږ بسو والشکر لله الحمد لله والشکر لله او بو کې به الله خوان پیدا کوي خستا او رنگ به پیدا کوي هغه وو کې به الله ستاسو لپاره شفاعت شي خو ته دا وایې که نه تفسیر اکبر کې غلي کلی دی شیخ اکبر چې دی اوبو کې هر رنگ دی هر خوند دی دی اوبو کې هر رنگ دی هر خوند دی خو ته پې نه پوهېږي ته نشي لیدې ته نشي لیدې دی اوبو کې هم رنگ دی هم خوند دی الله په کې هم خوند جوړې هم رنگ جوړې رنگ سپین دی شفیف شفیف رنگ دی اخوند یې جیبه دی تګه سره چې سکی څومره خوان ولا ورکې نه بیا نور رنگونه په دې کې ډیر دي هغه د دې قائل دی شیخ اکبر چې هر میوي ته د دې خپل رنگ دی او به یو دی غنی ته خواګواله دی امر امر چکی ته تریخواله په یو پټی کې د کار لري دا پوله ده دی په لګنی دی دی په مرچکی دی دا مرچکی تریخ دی خوږه ولې تریخ دی دا وې د وبونه تریخ هغه ته دی ا د دې خو وبونه خواله غنی ته دی هغه دا ثابت کړی دا چې وبو کې هر رنگ دی هر خوان دی ښه مې لوی سړی دی لوی سړی خو لوی خبره کوي الله اتنا او بخوږي دي لوی نعمت ته رات کې نه مان علا کراتنا مان غلکا چې نفس نوم چې ازمه حکم په دی باندې دی باندې ازمه حکم فی ومن يعرض هغه چا چې اعراض وکړ د ذکر د توحید دربنا د قران نه د توحید نه اعراض وکړ جمعه تر دشمنی مساته جمعه تر ازا پرون مرګري موږ تلاره کې جمعه جوړو مې خدای دې جوړ کې جمعه خو عبادت ته بانګ اقامت موز ذکر سی واشي وشي او بعد جمعه نشر سو شي سیوا کې خدای دې شریانو نه موږ وساتي وشي ان شر الشرار شرار العلماء وان خیر الخيار خيار العلماء پیغمبر بدا پیشنګوی نه کولا ناکار ده ناکار نه ناکار علما دي بهتر ده بهتر نه بهتر علما دي خدای دې موږ بهترو کې راوځي ناکار نه دي الله موږ تعالی ټول بچو تا دې ته ته ګورې وي دې عذاب نه بچ کیږي په دې جمعات باندې بیا ما کتاب کې دا جمعاتونه چې دي کنه نو قیامت کې خو جمعاتونه نه خان اخو یو وار دار سماوار نو د دینه به انوارات داتې پر دي نو دا مسلمان په یوه دلته جمعاتو رو نور به دا غزم کې نه په بر دي نه دی وای دا جمعاتو دلته دا په دې پیژندې شي هلته جمعات مو مات نشته دي هلته مونږ نه چې تعالی جمعات جوړ کړي مساجد أعضاء مخلوق لله لماذا أعضاء لله مخلوق دي كنا لا بي تر لات وغيره ټول د الله مخلوق دي کنه ان المساجد اعضوا مخلوق لله دا د الله مخلوق دي ساده بدن دا ټول اعضاء د الله مخلوق دي نو چې دا الله مخلوق دي نو فلا تدع مع الله احد نو مبل سره د الله تعالی نه یو تن په دې بدن باندې په دې جبه باندې بل څوک مې یادوخه بيد الله نه بيد الله نه دا مساجد معنا چا کړی دی کنسته ولر شي کنسته ويوضع الحنوت على جمعتنا على اعضاء دا دواړه د الله دی فلا تدعو مع الله احد نو په جمعات کې او په دې بدن باندې الله نه بغیر بل څه هم بلا وانه شان د لما قام عبد الله هر کچې درې کې رسول پاک نبی صلی الله علیه وسلم يدعو چې بلی الله تعالی کادو دا یو اصحابان سره کادو شي دا اصحابان د رسول پاک یکونون شي علی په دې رسول پاک باندې لبدا کایا د کاغان کشته دی ناران کشته دی دا غینه جوړی ښا ها د ویختو یو دور دی دی د جانمان نه لوی کټ کی راځي لمسه ورته وي تاسو به دې دې یا نه دغه ته وای ښا نو دا ویخته جوختی کنه نو دغه شان د اصحابان به راجوخ شو پر رسول پاک دا سی راجوخ شو پر رسول پاک باندې چې راشي چې موږ سو او رسول دا په اصحابا او په کافرو کې یدعو چې بل رسول پاک کادو شي بل کافرات یکونون شي علی پر رسول پاک باندې لبدا په شان د لمسی په مخالفت کې دغه په مخالفت کې براټور شو لکه لمسی ویخته چې یو ځای کافر به ټول یو ځای په مخالفت ده رسول پاک کې دواړو باندې پوه شوي قل ورته وای انما ادعو په دې ته زبلم ربي رب ولا اشرك بربي شريك نه جوړو دی الله تعالی حدا وقل ورته وای اني لا املك زمالک نیم لكم تعالی درند ضرر رسول ولا نف ضرر دفقول ان ادري ده نه پوهیږم اقریب ای قریب ده عذاب قیامت عذاب قیامت دواړه وای ام اقریب ما توعدون ام بعید یا بعید ده اقریب ما توعدون ام بعید یا بعید ده ام بل ام په معنا ده بل ده بل يجعل له ربي امدا مرګي ګرځولې دي له رب زما امدا تاریخ امدا معنی نیټه او الله هغه الله ته معلومه ده د مغيبات نه دي ولا علم لها د مغيبات علم الله لره دي ولي او دا خلاصه د صورت قل ورته وایا اذ هو عالم الغيب ذکر دا الله عالم نه په غیب باندې الله عالم نه په غیب کلی فلا يذر على غيبي نذائري په غیب خپل باندې احدا يوتن مطلق غیب من خلقه یو تن نه ظاهري او سوال دا دی چې یو تن لغیب نه ور کوي کنه انو دلته کې پیغمبر چې دا خبر راړي تلک من انباء الغیب نوحیا الیک نو داته نه مستثنا کوي الا من مگر ارتضوا چې رضای الله تعالی هغه څوک دی من رسول چې رسول یتلو علی الغیب هغه خبر ورکی په غیب باندې نو غي محفوظ ساتي هغه محفوظ ساتي پیغمبر ته الله غیبی خبر راولېږي پیغمبر دې کان تلک من انباء الغیب قران ټول غیبی اخبار نه دي نو تلک من انباء الغیب دا اخبار غیبیه دي نوحیها الیک چې وحی کوم نه دي الا من ارتضى مگر اغه رسول خیر تدوا چې راي من رسول د رسولنا فإنه دا الله تعالی يسلك چلوي من بين يديه مغفر رسولنا ومن خلفه رسل رسولنا رسدا سو کی داران ملائکه مخکی رسولنا ملائکه را رواني هغه وحي چې راړي کنه مخکی ملائکه ور سره را دي طالبانو سورته انعام چې راته او یا در ملائکه ور سره راتلي شل زره دیر زره لس زره پنځه زره دا راځي شیطان د طرف نه بچي دا ولي ليعلم چې تصدیقو کې دا رسول ليعلم چې تصدیقو کې دا رسول ان شان داله قد ابلغوا فتيتر ورسول ملائکو رسالات ربي استاذ رب احکام در رب بلا تغيير من جهه الشيطان وحاته جمل لیکلی دي سکته کې وي هغه ځای ته وګوره دې ځای ته وګوره ها دا چې محفوظ راځي اتوای جرا علی لسانه بیا وای سکته کې وي واحتوا شمار کړی کل شی او شی عددات جت عددنا نو دا علم کلی خاصه الله دا او غیبات بعض الله پیغمبرانو لور کوي قران تلک من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايم يقفل يكمل يكفل مريم دا ټول ولی ته کرامت ورکی نه دا ته بعید خبره خو نه دا الله د قدرت نه دا بعید دی یو کشر لک دی اوس ول الله زبرګي ورکی نو مونږه منو کنه الله غمان انعام کو کشر والله ولا لوی مقام ورکو دا بعید نه دا حاصل سراوت چټو کوي کنه کوي ها زخر او تاسو زر نه راځي کنه نیم ځان په دغه کې لړ کې زر راځي وخا پینځه شپږ منټه واخلې